پاکیږي دویم نمبر په دې قانون سره دا کیږي چې د خلکو درد او احساس هغه پیدا شي خلک وګي دي تګي دي پوښ کنه تماستی او هغه چې کوم د خلکو احساسات درته نشته نو هغه احساس مو سره ژوند دي نو په دې وجه باندې دا دریم قانون راوړو په دې کې با دا قانون به چلیږي تر هغه 187 نمبر آیات پورې او په دې کې به په اول کې هغه د دې قانون فائدہ بیانې بیا دا غي نه پس د دې کې د رخصت مسله ذکر کړي په 184 کې او په 185 کې چې کوم دی نو د دې وخت تعیین کوي او د وخت تعیین کوي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو بیا د رخصت د مسلې فواید بیانوي او بیا د هغې نه وروسته د دعا مسله د پروژه کې بیا ممنوعات د روجې او کوم څیزونه چې پروژه کې حلال شوي دي مخکې هغه چې ممنوع هغه درته بیانوي بس په دې طرز باندې بدا په دې سو آیاتونو کې دا مسله اوړي راوړي اولنې ګورته یا ایها الذین آمنو اولا د فرضیت تروجی او داغي فائدہ هغه بیانې اے مومنانو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی دی پتا سو باندې روزي کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی په خلکو باندې چې تاسو نه مخکیو مخکې امتونو کې هم روزي وي او سمره وي نو د کما کتب علی الذین من قبلکم یوم انا خدا را دي چې په فرضیت کې داسې وی لکه څنګه چې پتا سو دي یعنی څنګه پتا سو فرض عین دي داسې پاغي باندې فرض عین دي دا نه وځي چې پتا دې فرض عین یا غته مستحب دي یا غته چې کوم دنو سوي پتا ته فرض عین دي او هغه ته فرض کفایه وي نه نه فرض عین پاغي باندې یا دا معنی دا چې څومره په تاسو فرض دي مقدار کې مغې باندې مغه مر فرض وي په دغه باندې دومره فرض وي روزي پال کتاب باندې ام یو میاش روزي په مونږ دي یو میاش پاغې وي خو هغه په کې بیا بدلونه وکړ چارا کمولی پوش پی لس ورځو تا او چارا سولی سلويخت ورځو تا هغه دا غوي کار او غبدګون غوي کړل دي الله وي دک شان پاوي فرض دي خدسته ده پارا لعلکم تتقون دې ده پارا چې تاسو تقوا دار شئ چې تاسو کې تقوا راشي او د دغه نه کوم د معاصی نه بچ شي روزدار سره سه الله تعالی د ګناہوں نه بچ کړي حدیث کې راځي الصوم جنته روزه ډال د شیطان په مقابله کې دغه شان ته چې کسړې طاقت لري واده واده دی کی کو دا واده واده روپي وسره نشته دی نو بیا د روزي نسی روزه چې کوم نه هغه بچ کی لعلکم تتقون ایاما معدودات ایاما معدودات سو رز شمار لی شوی دی اوس دا سکی دا ایاما معدودات دې لپاره وی چې هغه د حکم سهولت ته بیانې دا حکم آسان دی مشکل نه دی چې تا سره غم دی چې یا الله اوس په زم میاش را روان د دروځي دا بس کیږي نو الله وی ایامن یلکه سورز دی معدودات شمار لشي معدودات قلت طرف ته اشاره ده لګي ورځي دی په یولسو په دولسو میاشتو کې یولس میاشتې ته خوراک او یو میاش چې کم دنو هغه یول سو په مقابل کې یو ډیر کم شي ډیر اقل او قلیلا شي دي نو په دې وجه معدودات او معدودات ورته ځکوي چې شمار لې شي د الله شان دی اوس کله تاسو ته پوښتنه کوم چې شعبان سه مورز ده نو تاسو ته پته نه لګیږي خو لیکن که پروژه کې تاسو ته پوښتنه کوم چې د رمضان نن سه مورز ده نو هر سړی شماري ښا الله جیب نظام دی دا ورځ خلک شماري نو ځکه یو ته ایام معدودات ښا هغه ورځ شمارل شوی فمن کان منکم مریضا اوس مسله د رخصت بیانې سړی بیمار دی فمن کان منکم نو هغه څوک چې وستا سره مریضا مریضو بیمار وي خدا بیماری داسې چې روزي لپاره مانع وي داسې نه چې زکام پر راغله دی یا سر درد پر راغله دی وای چې رقم بس الله پاک ماته سہولت را کړی دی نه د مرض تشریح کوم دغه په حدیث مبارکاو کې بیا ستره فقهاو کړی دی چې د مرض نه کم مرض هر دغه کې چې مرض ګرځي عذر ګرځي درې په هر عبادت کې نو هغه دغه هغه مرض د چې هغه دغه مرض د پاره یو قصه دا غب دغه په حل کې مانع وي دا عبادت په کولو کې سوي مانع وي نو هغه مرض مراد دی لکه اوس په جهاد کې مرض معنی دی خو کوم مرض نه غزي وي چې مرض مدنف هغه مرض چې راغی د وجنه ته میدان قتال ته نشي حال دي دي دا سه مرضونه نه چې معمولی معمولی ټوخه پتا راغی ته چې رواز دوز جنگ ته زما امانه فریضه ساقط شو نه دا نه ساقط دي فمن کان منکم مریضا او علی سفرن دی وی او علا ظهر سفرن دی پشا د سفر دا سی نو وی چې فمن کان منکم مریضا او مسافرا یو سړی مریض دی یا مسافر دی بلکې وی او علا سفرن یا دی په سفر باندې وی ظهر سفرن د سفر پشا سور وی دا ځکه وی چې ګوره یو سړی به داغه به اراده د سفر وی نو کله به اراده د سفر والا ته هم مسافر ویل کیږي هو دا ته نه چې سړی اراده نه سفر کړی دا او بس بیا روزه ما تکړه نه نه دې روزه ونی سي هغه سره به روزه ماتای چې هغه فلحال بالفعل په سفر باندې بالفعل په سفر باندې دی ځکه نه سفی دغه معنا کړی دا چې راکب علی السفر وي په سفر باندې دی سور وي حجی فعدت من ایام اخر فعليه عدت نو په د باندې شمار دی من ایام اخر د ورځ نورنا د رمضان نه غیر دی په د باندې د نور ورځ شمار دی یعنی دغه شانتی ورځ چې سوره دغه وی کنه نو دې بس کوي دی او بیا د رمضان نه غیر په نور ورځ کې دومره روزي نیسی خو عدتونه وی چې په د باندې شمار دی دا شمار څه مطلب د شمار خو باسم ساړی کوي دا شمار دی طرف ته اشاره ده چې په د باندې د ورځو شمار دی د ګنټو شمار کې نشته دی که په اوړي کې تنه روزه قضا شو او پاتې شو د سفر او د مرض په وجه باندې او د اوړي په دغه کې په ورځو کې د ګرمۍ په ورځو کې شپاړس ګنټې ورځ وا وطن لس ګنټې ورځ وا او د روزه او خوړن داسې نه چې ته اوس وته په جمی کې وای چې اوس پاتل لږ ګنټې روزه نیسی نه نه بس صرف شمار د ورځو دی ال تشپګه ته ګنټې ورځ شي لږ ګنټې دوه ګنټې ورځ شي بس داغه مطابق دی ونیسی صحیح شو فعدت من ایام اخر وعلى الذين پاکستان باندې یطيقونه چې طاقت نه لري فدیتن فدیه دا سمره فدیه دا طعام مسکین خوراک د یو مسکین دی د یوې روجي په د باندې سدي خوراک د یو مسکین چې کوم دنو هغه بده ورکړي وعلى الذين يطيقونه معنا مې تاسو کړه هغه کسان چې طاقت نه لري جلاله ویل ته کلام مقدر دی لا يطيقونه چې طاقت لري نو هغه ځکه چې دلته کې معنی دا ده چې طاقت لري نو هغه وخت دی له مسكين ورکې نو بعد وی آو دا په اوایلو د اسلام کې واه پوش پی په اوایلو د اسلام کې بر سړی د روزي طاقت وو خو تا ته اختیار وو کرو جنسی او کو فدیه ورکې ورستو دا حکم منسوخ شنو هغه دی او آیات منسوخ ته هغه آسان چل ذکرې بس آیات منسوخ من وای نه وعلى الذين يطيقون جلالين وای نه دلته کې لا يطيقون لا مقدر دي من وای هغه بیا د دې لپاره قاعده جوړه چې لا په داس ځایونو کې مقدر کی من وای لا هم مقدر کوا دلته کې اطاقه يطيق باب افعال دي په باب افعال کې کله حمزه لپاره د سلب ما خضرا دي کې فصول اکبری دی ویلي خواص نو په خاصیاتو کې دا راځي چې دا سلب ما خضر لپاره ده نو یطیقونه د ماخذ سره ماخذ طاقت ته مجردو کې نو هغه طاقت به نفي شي نو سبا شي چې طاقت نه لري نو پاغي باندې فدیتون طعام مسکین فدیه د طعام د یو مسکین دی هغه طعام د یو مسکین تقریبا ها نصف ساده کنه تقریبا دغه فرازی او هغه بیا اوس روپۍ چې کوم دنو خلک هغه دغه کوي دا غي مطابق باور کوي دا یو یو روزي فمن تطوع خیرا فهو خیر له اسو چې قصد کی د خیرو قصد د خیر څه مطلب دی یا لکه هغه وای چې زه زیات دغه کوم خرچه کوم پوه شوې یا مطلب دار چې زه روزه نیسم یا څه کوي نو په هو خیر له دا بهتر دی د لپاره وان تصوموا خیر لکم او روجینی ولستاسو بهتر دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که چرته تاسو پويږئ روجنی ولو کې بیا ډیر خیر دی د دغه په نسبت د فدی ورکول په نسبت باندې کستا وس کې دوه روزه دې نیولې شو روزه ونیسه شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن اوس دا چې کوم دې کتب علیکم الصيام نه دا دغه ښا بدل لې خدا څومره روزي دي سورې دي نو مخکې راته وی لګي ورته دي اوس دا څومره دي شهر رمضان میاشت رمضان دا پورا میاشت رمضان چې کوم دې نه دا بروزي نسی حکم میاشت دا رمضان میاشت وای الذی انزل فی القران هغه میاشت نازل کړه شوی د پاره کې قران د میاشت تعین د تکي فضیلت او اهمیت هم پکې بیانېږي چې دا هغه په پاره کې قران نازل شوی نو ټول قران په میاشت رمضان کې نازل شوی دی که په در مشکاله کې نازل شوی دی یار دا په در مشکاله کې نو دې ځای کې بیا بعضی هغه خبره کوي چې د لوح د دغه نه د لوح محفوظ نه اسماني دنیا ته وای په دغه وخت او بیا دا غینا خو لیکن دغه حدیث ضعیف دی ښا پوه شوې دغه باندې استدلال نکیږي نه الذي انزل فيه القران اغه میاش چې ابتدا د نزول شوی و پاغه کې د قران پوه شوې اسانه شو کنه یو شی کله دا غي ابتدا وشي په یو وخت کې بس وای دا پاغه وخت کې شوی الان کې هغه بیا کافی وخت واخلي کنه نو دا سي هغه تاسیس او ابتدا د میاشت د رمضان نشي او نبی صلی الله علیه وسلم ته د رمضان په میاشت کې ول جبرئیل لاغلو یا الذی انزل فیه فی شانه دا میاشت هغه را چې ردی په شان کې نازل شوی د قران قران د دې شان او اهمیت بیان کړ دی هدل للناس دا قران هدایت دی د پاره د خلقو ها دلیل دی د پاره د خلقو وبینات من الهدى د قران اهمیت د رمضان د اهمیت لپاره بیانوي د پدې کې دومره عظیم کار شوه دی عظیم کتاب راغلی د میاشتم ډیر د عظمت ته وبینات او پدې کې واضح احکام دي من الهدى د دیننا د دین واضح احکام چې کوم د هغه پدې کې څه وی دي راغلي دي پکې والفرقان او سره دا قران جدائی راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې فمن شهد منکم الشهر نو هغه څوک چې حاضر شه منکم تاسو نه شهر دی میاشت ته حاضر شو مطلب دا دی اور سید وته مرض نشو او روغ دی نو فل یسمه نو هغه دی روجونی سیدا میاشو ومن کان مریضا او څوک چې پستاسو نه مریض وي او علا سفرن یا په سفر باندې دا بیا تکرار راوړه فعدتن فعليه عدتن په د باندې شمارل دي من ايام اخر د د ورځ نورنا نور ورځ پر روزو سره سکی او شماري اوس دا تکراری راوړ یو پیرې مو فمن کان منکم مریضا او بیا یو من کان مریضا دا اول دل چراول نه خو مسله د رخصت بیانوله دی پیره کل چراول دی نو دا فائدہ د رخصت بیانې فائدہ د رخصت ځکه په سر واستوي یرید الله داول الله تعالی رخصت درکو یرید الله اراده لري الله تعالی بكم پتا سبحانه اليسر د اساني ولا یرید بكم العسر او اراده لري پتا سبحانه د تنګي مشکل در باندې نه راولي الله در تاسو اساني راولي د دې لپاره ولتکملوا العدتا او دې لپاره چې تاسو پورا کړئ دا شمار او صرف شمار در باندې پورا کی د دې لپاره الله دا کار وکړو ولتکبر الله او دې لپاره چې تاسو سو کوي لوی با لوی بیان کوي د الله تعالی تکبیر د الله او کوي د الله لوی بیان کوي الله لوی څنګه بیان کوي وای چې الله لوی صدا نو چې مطلب تا باندې اسانی راغند الله ذکر وو کې الله شکر بادا کی یا بعضی وی دینه مراد تکبیرات د چاري د عید دی په اختر په ورځ باندې بیا تاسو کې تکبیرات کوی ولی تکبر الله د لپاره تاسو لوی بیان کړي د الله تعالی علامه هداکم لما هداکم علی مان د لام تعلیلیه سره د دی وجنه چې الله تاسو ته هدایت کړي دی یو مان دا شو یا یا علی ما هداکم لما وفقکم دې لپاره چې الله تاسو توفیق ته دې روجو درکو یا علی ما هداکم په هغه طریقه باندې چې الله تاسو ته خو درې دا تکبیرات پسنګ وای چې الله درته څنګه خولې دي قران کې څنګه راغلي سنت کې څنګه راغلي دي د ځان نه طریقو په کې نه ایجاد کې ها د ځان نه باندې ایجاد کې ولعلکم تشکرون او دې لپاره تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی واذا سالك عبادي عني فاني قريب اوس دا یو صحابي سوال وکړو ویا رسول الله الله تعالی نږدې دی او کلر دی اقریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی زمون الله نږدې دی چې موږ سره پټه پټه خبرې کوو پټه پټه دعا ته غواړو ام بعید یا لری دی فننادی نو ته په چغو چغو आवाजونه کو سو کو الله الله سره دا الله څنګه دعا وکړو او پر رمضان کې چې سړی روزي نسی نو بیا که خیال لیکړي بیا دعاګانې غواړي کنه نو دا هغه دعا طریقه ده خی و اذا سالک عبادی کله چې پښتنو کې بندگان زما د تانا عنی پبار زما کې او په ما بار زما کې یعنی زما د قرب او د بعد په بار کې فإني قریب نو یقینا زنځدې ما فقل لهم ان انی قریب فلند ورته ذکر آتاو کو فانی قریب چې بالکل نږدېواله ثابت کی چې بس د بل چا نه تاسو وسکه زره تخپل ویم چې فانی قریب پوه دومره نږدې چې زما واسطه ته در رسیستا ما سره فانی قریب نو یقینا زنځدې ما زنیز دې ماته دې مطلب دار چې څنګه دعا کوي بس غواړي دي په عجزۍ سره په تضرع سره په خفیتن په پټه سره پوه شئ دا نه چې بیخي لوی لوی چغې دې نه وای ښا نبی صلی الله علیه وسلم جنگ ته روانو غزا ته او صحابه سره ورته په کومه غونډه یې وخت صحابه 32 30 تکبیر ویل الله اکبر نبی صلی الله علیه وسلم مرتوی تاسو چې کوم او ذات ته بلنه ورکوي کنه انه ليس باسمغه کول نه دی ښا پوه شو په خلاره خلاره وای اجیب دعوت الداع ز قبلوم دعا د دعا کوونکی اذا دعانی کله چې یواز زمانه غواړي کله چې یواز زمانه غواړي رد شرک په دعا لري ها اذا دعانی وسره کوي کله چې یواز زمانه غواړي فقط فلیستجیبوا لی نو قبول کوي حکم زما قبول کوي قبول دي کې حکم زما زما حکمونه دی ومني زما خبره دی ومني وليؤمنو بي او په ما دي ایمان راوړي یا په ما دي توکل کی لعلهم يرشدون دې د پاره چې دوی لار عمومي یا دې د پاره چې دوی فائدہ عمومي فائدہ رشد هغه ته ویل کیږي چې پای کې خیر د دنیا او د آخرت نو هغه ته وحل لكم اس دابل دا ورته هغه ممنوعات چې الله تعالی بیا جائز کړي پروژه کې نو هغه درته څه کوي هغه ته بیانوي مخ کې پروژه کې داس ترتیب وخا چې روزه وتا ما تکړه کنه نو تر ماس ختن هغه ټیمه پورې چې مطلب دار تاب او د شوی بنوي تر هغه پورې درمانه هر څه حلال خو چې او د بش استګي باندې ورالي او بیا برایو شوی نو بس بیا در باندې هر څه سو بس بیا باندې بس بیا باندې دا حکم پاره کې رفس فسوق عرفس او دغه شانته مطلب دا دی جما او ورساره چې کوم له خوراک دار سو پابند نو صحابه ته دا یو خطر یا بعض صحابه نو دا فعل واقع شو چې جماعت او شو ارار النبي صلی الله علیه وسلم ته پجړا شو حضرت عمر سے بارک راضی حالت تو حالت تو ما خدان تبا کو کوچ یا بل صحابي او ما نه خدا شان شو نو الله تعالی دا آیاتونه نازل کړ یا دا و چې واقع شوه نو دا کار خود مخکنا الله تعالی ته پته و چې د دین دا خدای کی نو لہذا جایز کړی وته شپې احل لكم حلال کړه شوی تاسو ته ليله الصيام پشپو د روزو کې الرفس الى نسائكم رفس هغه کار ته ویل کیږي چې په خلی سړی نوم نشي غسته ها خبر اورته دی کنه جما الى نسائكم ها رسیدل تاسو کورواله وتا زنانو ته رسیدل تاسو ته الله تعالی حلال کړ ولی هن لباس لکم دا خدای چې دی لباس لکم دا جامې ستاسو دي کپڑے ستاسو دي وانتم لباس لهن او تاسو جامې د دوی یې څنګه جامې دي او ته څنګه جامې نو دا ستر لکم وانتم ستر لهن تاسو د دوی پرده دوی تاسو پرده دي دا راز به بهر تا چاته نه بیانې چې مطلب زما د کور حالت دغه څنګه دی دا غلطه خبره ده د خرو کار دا رنګي هن لباس لکم وانتم لباس لهن د استا پرده ذات د دې پردې ته د دې په وجه باندې په پرده کې راغلي ځکه دا واده چې دی دا د نظر کته کوونکې دی یو پردو خود ته نه ګوري واحسن للفرج او حفاظت کوونکې د شرمګاه دی تاب الله تعالی په دې ذریعہ باندې سکی بچ کوي بری نو ځکه یو هون لباس لکم او بعض مان دا کړ چې هون لباس لکم وانتم لباس لهن د صرف نه دیو تفسیر دارا نقل دی اللحاف والفراش خبر ورته کنه بلستان ها شرک او نعلی وای په دې شکل باندې علم الله انکم کنتم تختانون پوه دی الله تعالی انکم چې یقینا تاسو چې کنتم تختانون انفسکم تاسو خیانت کوي ځانونو خپل سره د ځان سره په درنه خیانت شي نو فتاب علیکم فخفف علیکم اسانی را اوستا پتا سو فیسر علیکم اسانی پتا سو را اوستا واخکم در نسپک کو وعفا عنكم او تجاوز یو کو تاسو نه هغه زړه کا کما شوی دا دا غیره تبخنه خوش پی او پاینده کې اسانی شو حلال ها فالان خط حلال شو نو اوس بسنګ چلی مطلب دا یو خاص کسانو د پاره حلال شو یا یو خاص وخت کې حلال شو نه نه ټول ته فالان باشروهن نو استاد مباشرت کوي جامعوهن جما کوي د دې سره مباشرت فاصل کې ویل کیږي اتصال البشرته بالبشرته بشره د بشری سره لګول خو مراد دې ده کې حادغه ده مجاز مانت مراد د جماعت نه مراد ده ځکه چې هغه خو د ورځې بشرا بل بشرا تکول شي کې بل فرض ستا په ځان باندې یقین وی نو بیا اسی مطلب دا دی ورجو کېدل دا مطلب چې دا دی چې یا لاس ورول یا ګوتی ورول څه خبره نشته خو لیکن دا خبره چې جما بند ده فالآن باشروهن نو استاس جما کوي د دوی سره وبتغو او لټوي ما اغزای كتب الله لكم چې الله تاسو لره لیکل دي الله در لکم زای لیکل دي هغه ولټه دانه چې مطلب دا ده چې په بی ځای ځای کې جماو کې حرام ځای کې دا حرام دي جدا شي هغه سپین تار د تور تار نه سپین تار او تور تار سدي سپین تار د افق د غاړې چې کم د غره اخیږي سبا راخیږي نو اول دا تور داسې د مزي په شکل باندې یو تور تیاره په دې افق باندې پرتې په دې دغه باندې پرتې په دې جانب د مشرق باندې بیا چې کله هغه دغه راخیږي رڼا نو هغه په شکل د یو مزي باندې اول راخاره شي دا سر ورو زیاتیږي زیاتیږي نو بیا ټول اسمان څه شي هغه بیا ونیسی نو دا سدی دی ته هغه دغه ویل کیږي سپین تار او تور تار صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم وو او هغه دا آیات واورید ګور په عربو تم د تفسیر ضرورت ښه پوه شئ نو هغه دا آیات واورید نو هغه چراغ بل ول رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله تور تار خو د سپین تار نه نه جدا کی وی څنګه وی ما خو بیګا څنګه تور تار او سپین تار نه جدا کېدو وی ما بیګا د خپل بالغ لاندې دواړه تارونه یې خو تور او سپینو او وخت په وخت مې کتل دا خو ډیر نا وخت شو بیا هیڅ پر تخکار چې چې دا تور تار د سپین تار ته غرمې فوج رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انک لعریض القفا فوج کنا انک لعریض الوساده ستا خو ډیر غټ بالښت دی او ستا خو ډیر غټ شرط ته چې د دوی لاندې دا تور تار او سپین تار راځي دا د مشرق او د ما روستو بیا دا تب دا آیات دا تک او سر روستو داخل دا نازل شوی دی من الفجر د سبانا دا تفسیر راغی القرآن یفسر بعضه بعضا معلومه شو چې اوهو دا خو د سبا والا تارونه مراد دي دا خو مجازا د تار ویل کیږي ثم اتم الصيام نو چې سبا شنو بیا پورا کوي روزي ال الليل تر شپې پورې تر شپې پورې با روزه بیا پورا اونی سي الامساك عن المفترات الثلاثه روزه څه شي دي امساك ځان بندول دي د درې مفتراتونه الاكل والشرب والجماع خوراک سکاک او جماع د درې سيزونو باندې او به راسي تراغ شپې ما خامه پوري ولا تباشروهن البته تا خو وی چې بس د شپې په روزه کې مطلقاً بس سره مباشرت او جما روا ده کنه نو تا وی چې بس صحیح ده نو و ته وی چې یو خیالو کا ولا تباشروهن جما بنه کوي د دې خود سره وانتم عاکفون فی المساجد پدا سه حال کې تاسو اعتکاف کوونکی په جمعاتونو کې په جمعات کې د اعتکاف دی او ته پکې راځي شپې خو راځه خپل پروګرام کاوه دا الله ولی دا دا دا, دا روزه کې جایز دی ټیک تر شپې خو متکف لره نه جایز ښا اعتکاف ولا بدا کار نه کوي تلک حدود الله دغه پولی دا الله تعالی دی فلا تقربوها نو تاسو مو ورنږدې کېږئ دیتا ها دا د الله تعالی ممنوعات ته حدود ورته وی ځکه چې حد جامع معنی سیستوي کنه نو دا احکام جامعه معنی عادي جامع عادي د دین ودا نه کې چې دا کوم او دا نه کوم پرېګ دی پکې معنی عادي د غیر نه پکې بل حکم نشي را داخل دی د الله په حکمونو کې ته حکم زیات کې دا ورجا ته ول نشي کذالک یبین الله دارنګ واضح بیان الله تعالی آیاته حکمون خپل للناس لپاره د خلقو لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی ځان بچ کړي د محارمونه د حرام کارونو نه ځان بچ کړي ښا دا پسې دریم حکم هغه دریم قانون باندې تاسو پوه شئ کنه د نظام د اصلاح لپاره دا هغه متعلقات مرتبه بیان کړي اوس درتا سلورم قانون بیانې سلورم قانون څه دی هغه د خلکو مال په باطله طریقه خوړل رشوتونه خوړل سودونه خوړل دا طریقې باندې مالونه خوړل الله تعالی دا غي نه منع کوي ها ولا تاكلوا تاسو مخري اموالکم خپل مالونه لکه خپل مال نه مخري خپل مال خو ما ته اسم جائز دی کې د باطل سدي نه نه دغه مال چې دا د بل ستاد رور مال دی دا ستا مال دی دا خپل مال وګاڼه نو چې څنګه خپل مال نه ضایع کې د خپل لاس په ناجایز طریقه نو باسي نو دا ته بل په مال باندې مو ترسيږي ځکه او تام والکم وي ګنه دا والهم دي ولا تاكلوا اموالکم نو معنا به دا کې چې مخری دی یو بل مالونه بینکم پخپل مینس کې بل باطلی ها بل باطلی با سبب یلا په باطلی طریقې سره په باطل طریقې سره مال خوړل څنګه دي رشوت دی سود دی خوش کنه دا په سبب د باطل باندې کوم دنو ته مال هغه په باطل طریقې سره خو دا با مصاحبت شو بعد مصاحبت شو چې بعد سبب شي نو بیا په باطل کارونو باندې ته پیسې ګټي سنیما دې کولاو کړی دا پاګې باندې د خلکو نه مال خوري دا مخره دا ناروا دي دا باطل سبب باطل نو بل باطل په باطل طریقه په باطل سبب سره باطل څه ته وای باطل هغه ته وای چې ما لم يثبت من الكتاب والسنت یا چې کتاب او سنت هغه حرام کړي بند کړي هغه ته باطل وای وتدلو بها الى الحكام او تاسو په جلدی سره دی بها په فیصله د دې سره په محکمه د دې سره الى الحكام هغه بادشاہانو ظالمانو ته ظالم بادشاہ ته ورمنډه کې هغه ته وای دا داسته حق نکیږي ناروا دی ته وته راځه فیصله وکړه ډایرک لاړې او قاضي ته داسې قاضي وکنه ظالم بادشاہ هغه ته د روپۍ موپۍ ورکړ چې نه کنه مطلب دا دی چې مال اسو کا نو تدلو ادلا یدلی ادلا ان خو په لغت کې دغه ته ویل کېږي هغه بوکا سره بوکا او ته سوې بوکا ته وای او بوته کې سړې ور کوزي فادلا دلوه کوزه کړه بوکا خپل نو ادلا خو دې ته وای خو دلته بیا مراد چې بعض مصدغشي مصاحبت شي او د محاکمی معنی شي به محاکمتها په فیصله دا غي سره تاسو وړي نو په جلدی سره اورل ته مراد دي هغه بوکه سره در در کوزه کی کنه غر بس ترخینه ور کوزه شي نو وتدلو بها تاسو په تیزی سره وړي په فیصله دا غي تاسو په تیزی سره په فیصله دا غي سره وړي ال الحکام هغه حاکمانو ته نو یادا معنی شو او یا دا دی چې تاسو مالونه مخوري په باطل طریقې سره وتدلو بها او تاسو ژوندوي دا حرام مالونه اے دا هاذا می بیا مالونه تراجه محکمې ته نه وتدلو بها تاسو ژوندوي دا حرام مالونه ال الحکام بادشاہانو ته بادشاہ ته حرام مال ورکي خدا حرام مال چې ورکي ته خیرات نه ورکي دا ته د مال چې په حرامه طریقې سره ورکې دا د بوکی مثال دی بوکه چې سړی کوي ته ورغورځي یا سینه ورغورځي هغه ورغورځي خو بیا پیسو کې کوي خو چې کنه مال یې سره کړو خداغه نه بیا ډکه وباسي پوه شو کنه نو دا سړي د دې بادشاہ ته چې مال ورکې دا د بوکی په شکل دی نو دا وته ورکی سره پاره ورکی لتاکلوا فریقا من اموال الناس لتاکلوا فریقا دې لپاره تاسو اخرى یو برخه یو ډله نه دې لپاره تاسو اخرى یو برخه من اموال الناس د مالونو د خلقنا بالاسم په ګنا سره وانتم تعلمون او حال دار دې تاسو خپويږي چې دا حق د غیر دی دا د بل چا حق ولیکن په یو طریقې سره هغه ته رشوت ورکي چې دا تون زړه چای پانی شو دا مکه کنه دغه زما ځمکه ده استا څه خوخه ده هغه یو د استا ده نو تا خو لا لا کوم پای 500 روپۍ دغه دی ورکو غوال تر پر لسلو لا کوم کوز مکه صدا هغه دی پر راکاګل ځانتا هغه دی پر راکاګل نو دغه سړي وتدلو بها تاسو دا مال ورکوي دي دغه تا دی بادشاہانو تا خو د بوکی په شکل ورکوي لتاكلوا فريقا من اموال الناس چې په دې سره مال د خلکو خوري بل اسم په ګناه سره ها ها یو معنا دا غړي دا بالکل یو معنا دا وا وتدلو بها دا و ما تعلیلیه واغسته به ان تدلو بها پوښوي دا یو تفسیریه دی دا تفسیر زما قبل شو یا دی کې د ابی ابن کعب نه بل روایت نقل دی ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل او تاسو مخری مالونه دا اوس په مینس کې پکې یو سوال د یو دغه راوړو یو سوال د دغه جواب ذکر کړي پوه شئ او دویم وسره پر رسم باطل رد کړي او د ما قبل سره ربط په څه طریقه دی ما قبل سره ربط په دې طریقه دی چې په دې کې باپ په کوم رسم رد کړي وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى مطلب دا دی چې شاه طرف نه مرازي نو دا پردي مالونه خوړل پر دغه سره دا سدي کنه پردي مالونه دا دا غي یو قسم ته مثال جوړيږي برابر کې چې دا پردي مالونه په حرامي طریقې سره خوړل دا سدي لکه سړی چې کور ته د شاده طرف راشي د کور خپل دروازه شته کنه نو تا تعالی تعالی د پردي مال د خوړلو حلال طریقې مخولې دي حلاله طریقې دار ته سر مزدوری وکړه پوه شئ حلاله طریقې دار ته ته په رکوع باندې یو شی واخیست حلاله طریقې دار هغه ته صدقه درکړه نو هغه طریقې صدا هغه داخله لکه په دروازه چلا او چې تی په حرامه طریقه خوري نو دا داسې شرکه چې شاغ عالم تاسو شوي هغه ورته رالی نو دا دا دغه دی په شاته ذکر اورو دا یو قسم ته مثال جوړیږي د ما په فرابت کې خسرته نور دانه د ګندای مثال دی نو د هغه بیا جواب نه ورکړي دا هغه سوال بیا جواب نشته لري جواب د نه ورکول وجه دا ده چې دا سوال څه ضروری نه دی د دې جواب څه ضروری نه دی خو شو کنه راشه خبره بنیادی د حکمت واوره یا دغه ته موږ وځه چې بیا پاره کې جواب صحیح را نشي صحابه او سوال وکړ یا رسول الله ولی دا سپګمای کله غټه شي کله وړه چې پدې کې حکمت څه دی فائدہ پکې مونږ سره فائدہ نو فائدہ پکې هغه بیانې نو پښتنه کوي د ایدتان عن الاهلتی په بار د میاشتو کې د حکمتونو داغه د غټې دوه د وړو کې کېدو کې قل ورته وایي هي مواقیتو دا وخت ندی متعین للناس د پار د خلقو پدې کې خلقو ته تعین د وخت راځي خلق پکې وخت پیجن دا اوس تر جب میاشتہ دا شعبان میاشتہ دا رمضان میاشتہ پوه شو کنه نو هغه خپل حسابونه هغه خپل نیټي هغه قرضې و غیره هغه پکې برابرې ښا والحج او دې دا وخت د پاره خصوصي پکې اوس یادې وخت د حج دې پکې حج پکې خصوصي د تخصیص بعد التعمیم دې د حج د پاره خصوصي وخت د پاره خاص وختونو کې او دای په بل جاهلی رسم باندې رد کړو اصل کې جاهلی رسمونو کې دا و چې هغه به د حج وخت بدلول را بدلول کله به یو میاشت ته بوتلو کله به بل میاشت ته بوتلو نصیب کولا براش لو چې توبه کې نو پاغي رسه میرا د خپل نه متعین وخت معلوم نه په میاشت سره دا تاسو کوي وليس البر اوس دا بل اوس چې حج مسله نه په حج کې دوی یو باطل رسم نو په هغه باندې ولا رد کوي چې ولا کړه ځان نم برګان جوړ کړی دي او بزرګي بی ځای کوي دغه بی ځای شیخي دا غلطه ده هغه صدا وليس البر او نه د نیکی بن نه د نیکی به انتات البيوت ها پراتللو د کورونو ستاسو کې من ظهور هر شاګانو طرف نه ولکن البر لیکن نیکی بر من اتقا نیقی دا هغه چاره چې هغه ځان بچ کی د ګناهونو نه من اتقا چې تقوا او کی صحیح شو تا نیکی دا هغه چاره چې هغه تقوا او کی نیکی په دې کې نه چې تر کور تر شاته طرف راځي دا څه چلو بعد وای بعد خردین استنباط کی بعد د شان نزول بیانې وای دا نازل شوه دی په بار د هغه چا کې چې هغه ته بس مشکلات رالل یو کول دا چې سم مشکل کې بغیر شنو د مشکل د غیر غیرودو په وخت بیا کور تر شان خان پراتو صحیح شو دا مشکل به آسان شي دا د الله تعالی د رضا کولو طریقه نو الله وی دا سمې کینه پوه شئ یا دا ده چې وایي په مدینه کې به بعضې خلک چې د حج نه به واپس رالل نو هغوی به بیا وی مونږ په دې دروازه باندې ګناهګار وتیو نو لهدا مونږ د شاده طرفه کور ته راځو نو شاده طرف په دیوال کې سورې او کنه راتن نشو پوه شو کنه نو دا یا هغه یا بعد وی دا غیر قریش چې کوم قریش ودا کار نه کو هغه چون کې دغه کنه سادات کنه هغه به غټ خلک ایت غوړ ته معفوي او دا نور خلک چې کوم کنه نو دوی به دا طریقه کوله چې دوی به کور ته شاغاړي راتلل دا ټول خلکو وی عادت بعد وی چې نه دا په اصل کې رد په هغه رسم جاهلی باندې پوښوي چې هغه بس کولو هغه به کور والا او تر د شاده طرف نه راتک کو نو الله وی وو دروازه معلومه ده په دروازه راځه په شاده طرف چې کوم دنه مرزه ولكن البر من اتقى واتى البيوت راځي کورونو ته من ابوابها دروازو داغینا دروازو داغینا علما وایي چې هر کار چې کې نو د شریعت مطابق دی کې د دروازې نه راتلل دادی کنه چې شریعت تا ته یو کم خول دی یو کیفر ته خول دی دا عمل کا په دومره مقدار کې وکا په دې طریقه باندې وکا اکه طریقه باندې کول وای دا اتیان البیوت من ابواب حاله اګه ته پکې را پاسې د خپل ځان نه پکې یو کیفیت جوړ کې د خپل ځان نه پکې یو کمیت جوړ کې نو دا بیا سړي دا داسې لکه سړی چې دروازې د کور ته اشاره طرف راشي واتقوا الله او یریږي دا الله تعالی نه ځان بچی د حرماتنا لعلکم تفلحون دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ کامیابی په تقوا کې ده کامیابی په کورونو ته په شاغاله راتلو وغیرہ کې نه لار بدن ته آزادې کړو د حج لار آزادې کړو د حج د لارې د آزادولو لپاره قتال کیږي یو دیمه خبردار چې ته حج کې نو حج خو په حرم کې کیږي په حرم کې خو څه دی هغه جنگ ناروا دی نو که چا ما سره جنگ کول حرم کې مینه پری دی نو الله وای دفاعي جنگ نه کوي کوي دا واقع د آیاتو نازل دی په بار د دغه کې د عمرې د حدیبیه کې وای نازل دی عمره ته نبی صلی الله علیه وسلم روان شو د حدیبیه مقام ته چې ورسېدو نو مشرکان او کافران ورته مخه تراغلی او هغه نه پرې خاو دو نو چې نه پرې خاو دو نو اوس پدې دا کې مسلمانان څه چلو کی مسلمانان سلار را او باسي نو دا دغه په بار کې دي نو د شپږم کال د هجرت خبره ده بعد وی چې نه دا د وم کال د هجرت په اړه کې د صحابه اندېښنه ده اندېښنه دا و چې په دې کال په دوی د جنگ دغه نه بند کړ د عمرې نه معاهده او شو واپس لاړل آینده کال ته وی تاسو راځي او حج وکوي او محدود ورځ درې به تیروي بیا به ځي صحابه دا وی چې آینده کې دا کافر دي او مو سره غدر وکړي مون بلار چې حج وکاو خو غدر را ترو کې دوه را ترو کې په دې حج کې جنگ را ترو کې نو مونږ خو به جنگ نشو کولای په حرم کې به یو په احرام کې به یو ها او په دغه کې به یو په احرام کې به یو په میاشت د حرمت کې به یو نو مونږ بس چل کو نو الله ورته وای نه دفاعي جنگ ته کول شي دفاعي جنگ څه کول شي کول شي په غزا کې نو دا غي طرف ته اشاره ده وقاتلو فی سبیل الله جنگ کوي په لار د الله تعالی کې په لار د الله کې جنگ سره ما تاسو ته به ورځو لاعلاء کلمت الله د الله د دین په لار کې چې په کم ځای کې مرکاوټ راغی نو تلار شال ته جنگ وکړه حکم پورته هغه حکم د الله تعالی څخه هغه پورته کدل ته د حج په لار کې رکاوټ ته نو د حج د حکم د جاری کېدو لپاره ته جنگ وکړه په بل ځای کې د حدود په اړه کې رکاوټ ته نو د حدود د دا ټول جنگونه سبیل الله هغه جنگ دی چې د اعلی کلمت الله د پاره ښه یقاتلونکم هغه چا سره جنگ کوي چې تاسو سره جنگ کوي چې تاسو سره جنگ کوي نو دا هغه خلکو سره سو کوي جنگ کوي ولا تعتدو او زیاته مکوي زیاته کول څنګه دي په جنگ کې زیاته مکوي په جنگ کې زیاته کول دادي یو دادي چې تما شومان او بډاګان مړکی دا مکو پوښوي زنانه مړی کی دا مکو دویم نمبر په جنگ کې زیاته دار چې مسلو کې سوځولو کې دا مکوا دا حرام دی دریم زیاتې په جنگ کې دا دی چې ته ولګيږي او په میاشتو د حرمت کې څه شروع کې د خپل طرفه جنگ شروع کی ابتدایي جنگ چې کوم دغه شروع کی نو دا ناروا ده تعدی ده ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله تعالی نه خو تجاوز کوونکي د حد شرعنا وقتلوهم خاوس چاوي چې خدمت دفاعي جنگ کوم نو دا دفاعي بسنګ یې دفاعي کو بداسي چې کدي وجلم خود دی وجلم خو که اوس ما باندې گزار وکړو زه خطا شوم نو بیا به څه چل کوم پوښ یا مطلب دار چې د دفاعي کوم نو دفاعي کو هغه د صف په مخامخ ځای کیږي چې ما سره دې دې دا کې مخامخ شونه زه به دا دفاع کوم او کنه د دفاع لپاره به بل ځای کې په حمله کول شم الله وای نه دفاع تر سب پورې نه محدوده چې قبایل تر اتنو سبا قبایل کې هوج نه خو بیا په اسلام آباد کې دماکه نه کی اسلام آباد کې بیا کوه دفاعي جنگ کې خور چې نو دفاع کیږي بیا وقتلوهم جنگ کوي او وقتلوهم وجنی دوی حيث تخفتموهم په هر ځای کې تاسو عمومي یو وجد دی یو ثقف دی وجد مطلق مندل دي که غیر اختیاري ته مونته او که اختیاري یو مونته سقف هغه مندل دي چې تور پسې ګرځي او قوت استعمالي نو هغه ته ویل کیږي واخرجوهم وی باسي من حيث دا غزاینا اخرجوکم چې تاسو یو باسي دا غینا یعنی دا مسجد حرام د مکینه او باسي یا چې کم کین نه تر ایسته چې دا غینا او باسه تر څو پر دې ستنی جنگ کوا ها یو معنا دا شرک کول په مسجد حرام کې اشد دا سخت من القتل د قتل نه په مسجد حرام کې دا چې دې په کې شرک کوي نو دا دا غي نه ډیر سخت یو معنا یو معنا دیو معنا کول فتنتو او زور ول د مسلمانانو بندول لار مسلمانانو ته د حج اشد دا ډیر سخت من القتل د چانا د قتلنا دا د قتل د دی د قتلول د مشرک د قتلولو نه سدي چې مسلمانانو ته د حج لار بند کړي دا ډیر خطرناک دي نو دا دغه دی دا بیا راش ان شاء الله تعالی د فتنې ډېر معنی راځي فتنه تقریبا په شلو معنی جوړیږي خو دلته کې دا دوه معنی موږ کړی ولا تقاتلوهم تاسو جنگ مکوئ د دوی سره عند المسجد الحرام پنځ د مسجد حرام یعنی په حرم کې حتا یقاتلوکم فی حتا چې دوی جنگ وکړي تاسو سره فی په مسجد حرام کې فین قاتلوکم نو که جنگ وکړي تاسو سره فقتلوهم نو وجنیه کذالک جزاء الکافرین دارنګ بدله د کافرانو دا کافر ته بدغه سه بدله ورکې چې تاسو سره جنگ کوي نو بیا بیا فقط جنگ وسره نه بلکې وجنه کراو دي نیول ورځه کې بیا وجنه فإن انتهوا کدوی من شو د شرک او کفر نه فإن انتهوا کدوی من شو د قتال د مسلمانانو نه دواړه مراد دي شرک هم توبه او باسي د مسلمانانو د جنگ نه نو فإن الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی الله ورته بیا بخنو کی وقاتلوهم او بل دارس جنگ کوي تاسو دوی سره دا جنگ به ترسو کو دا داور دا خلک یې سیدا حتا لا تكون فتنه حتا چې پاتې نشي فتنه چې فتنه پاتې نشي ويكون الدين لله او دین چې ټول پټول خاص د الله د پاره دلته کې فتنه نه سمورات دي چې فتنه پاتې نشي دا دو آیاتونه لري خګوره یې یو آیات براشی په سورت انفال کې الته قرات وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله الته کل راځي نو بس دا کل نه دا معلومی چې الته شرک مراد دی شرک نه سم مراد دی چې په دین کې شراکت په سر راوړي کنه بعضی دین د الله لپاره شي او بعضی دین د غیر الله لپاره شي نو دغه مراد دی دلته کې سم مراد دی دلته کې ويكون الدين لله ده كله نشته دي نو دلته کې بعضو معنا غته چې فتنه ده فتنه مراد شرک دی وقاتلوهم حتا لا تكون فتنه او تاسو جنگ کوي د دوی سره تر دې چې فتنه پاتې نشي شرک پاتې نشي و يكون الدين لله او دین خاص چې د الله د پاره یو د معنا هغه مسلمانان چې په کافر کې په کم طاقت باندې کنه اړایې پلا داغي اړول هغه طاقت ختم شي دا معنی قاسمی کړي دا په تفسیر کې محاسن التاویل کې هغه وی وقاتلوهم حتا لا تکون فتنه حتا لا تکون تقو لهم حتی چې د دوی هغه قوت پاتې نشي یفتنون بها المسلمین چې اړای پاغه سره مسلمانان ها چې مسلمانان ته اړای د دین نه نو دا وی فتنه ده دریم قول دار چې فتنه چې کوم نه فتنه عذاب تم ویل کیږي ها خوشی فتنه عذاب تم ویل کیږي عذاب تم فتنه وی نو وقاتلوهم جنگ کوي د دوی سره حتا لا تکون فتنه حتا چې پاتې نشي عذاب او تکلیف په مسلمانانو چې کافرو په مسلمانانو کوم مشقتونه او تکلیفونه چولې دي کنه بعضی وای چې مطلب دا دی هغه بندش ته لارې دی چې دوی لار څه کړی دا بند کړی دا بعضی وای کفر دی ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله التراضی په معنی د کفر سره شلو معنی سره تاسو چې کله وګورئ تفسیر د ابو حیان بحر محیط دغه رنګ اتقان د سیوطی وګورئ سیوطی په اتقان کې تقریبا 15 لسمانی راځي دي بیا دغه کوم دی بحر محیط کې ابو حیان تقریبا و معنی راځي دي او لباب کی دمشقی هغه تقریبا شپږ معنی راځي دغه معنی چې ټول راجمه کې کنه او قرطبی په کې بیا پنځه تقریبا راځي دي دغه معنی چې ټول راجمه کې بعض خو بعض کې داخل دي او هغه بعض بعض کې بیا نه داخلي دي نو چې هغه ټول راجمه کې تقریبا شلو ترسيږي شل معنی د فتنې څخه کړي دی هغه کړي خر قران کې راځي او دا شانت په عربي دغه کې حتا لا تكون فتنه ويكون الدين او شي دين لله د الله د پاره الله د پاره دین شي او د کفار طاقت ختم شي او مسلمانان چې کوم د الله تعالی دین نافذ کی فإن انتهوا نو دوی منشو فلا عدوان نو نشتر زیاته الا علی الظالمین مگر په ظالمانو باندې دی زیاته ظلم نشتر مگر په ظالمانو دی کله کټیک ته ذاتې خو نشته دی خو په ظالم باندې ولې ظلم شته ظلم خو بیا هم خشه نه دی نو په ظالم باندې ظلم خو نه دی خو انتقام دی نو بیا دې دا کې ورته ولې چې فلا عدوان الا علی الظالمین عدوان به وی په ظالم باندې نو هغه جوابدار چې هغه مشاکلتن ورته ویل شو سورته ویل شو مشاکلتن ورته ظلم ویل شو دا ظلم نه دی چې ظالم نه تبدل والد ظالم نه بدل غستل ظلم نه دی الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الشهر الحرام مياشت د حرمت مياشت د حرمت څه او دا د دي ايات څه مطلب دي ګورئ میاشتو د حرمت خو سلور دي کنه صحیح شو رجب دے ذوالقعده دا ذوالحجه دا او نه دغه ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب او سلور دي کنه خدا صحیح شو ذوالقعده ذوالحجه محرم او رجب دا سلور میاشت چې کوم دي د حرمت میاشت دي خپدي کې الله تعالی جنگ حرام کړو صحیح شو بعضی وای منسوخ ته بعضی وای نه منسوخ دفاعي مجاهد دی او اقدامي قسم دغه د منسوخ نه دی په شو اقدامي بنا کی به هر حال خدا میاشت به فرمت خدا غدي دا ما, ما واقعیا د صدا دا څه مطلب دی د دې آیات مطلب دا دی صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین د حرمت په میاشت کې د حج په میاشت کې را روان شو او حج لراتل په حدیبیه کې وته کافر مخ ته ودرېدل کنه لارې ورته بند کړه چې بند کړه نو دلته مسلمانانو دا سوچ وکړو چې یا الله مونږ ستنو کوس مونږ جنگ وکړو نه کو د دې خلکو سره خو جنگ کول دا خو حرمت ته دلته کې ا دې مونږ ته ودرېدل نو الله وی الشهر الحرام بالشهر الحرام حرمت الشهر الحرام حرمت د شهر حرام ها بل نا انتهاک دا بو سره وای انتهاک حرمت الشهر الحرام پوه شوي ماتول د حرمت د میاشتې د حرمت او د میاشتو د حرمت بش به انتهاک حرمت الشهر الحرام په ماتولو د حرمت په بدل د ماتولو د حرمت د میاشتو د حرام کې دي یعنی که تاسو د میاشتو د حرام حرمت ماتوي نو دا په بدل داږي کې چې هغه مات کړی چا مکی والاو مکی والاو د میاشت د حرمت حرمت مات کړو تاسو جنگ ته ادرې د مقابله تران کې پدیګ باندې پدې میاشت کې سو جنگ بندو نو لہذا تاسو تم اجازه ته دا بدل لې بدل واخلې صحیح شو کنه یا دا یو دا شو دویم قول دا دی چې صحابه ویل چې اوهو په مونږه مونږه میاشت د حرم کې را جو حج مو نکړو او حرامونه مو په میاشت د حرمت کې سکړل مات کړل عمره مو نکړه نو دا مونږ باندې سو کړل دي خلکو پوښوي زمون د میاشت حرمت چې کوم دین هغه زمون نه پاتې شو د میاشت حرمت زمون نه پاتې شو نو الله وی خیر دی که په دې کال کې در نه پاتې شو آینده کال ته تاسو بیا حج ترازی بیا ته اجازه ورنه چې په آینده کال راځي نو دا حر د آینده کال حرمت د دې میاشت د حرمت ته بدل کی صحیح شو نو یا حرمت د حرمت ته بدل کی یا د حرمت ماتول په بدل د حرمت ماتول کی پوښی په اوس کړه الشهر الحرام نو میاشت د حرمت به شهر الحرام په بدل د میاشت د حرمت کی دي داغه حرمت ساتلم په بدل د ساتلو کی دي او یا داغي ماتول په بدل د ماتولو کې دي والحرمات قصاص او حرمتونه چې دي قصاص ذو قصاص الله په بدل باندې دي که هغه وساته تبه وساته که هغه مات کوم تبه ماته بیا مجبوری ده نو دا بیا په بدل باندې ماتيږي دغه شانته حرمتونه دا ویلي وغیرہ دا ټول په کراله دا نه دا حرمت دا حرمات جمع راوړه حرمت د میاشت د حرام دی حرمت د حرام دی حرمت د احرام دی دا ټول حرمتونه په بدل باندې دي ښا کاغذ تا دا غي خیال ساته خو صحیح ده کنه بیا بیا ماتي کینو دغه چاته حرمات چې کم دا دغه دي دا نور سيزونو کې حرمت ته وینه حرام ده مسلمان پوښوي خو ال حرام ده چې د بل مسلمان وینه نه توي کده بل تو یو رن بیا بس چل کیږي بیا قتل کیږي مال حرام دی او ال حرام دی چې کله دې د بل د میاش د بل د مال کوم څه حرمت ساتي کله بل مال وړو او هغه ضایع کوم بیا بدل کړي دغه نقصان کیږي والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم نسوک چې زیاتې او کې پتا سو باندې فاعتدوا عليه نو زیاتې کوي پاغه باندې بمثل ما اعتدى عليكم هغه مر زیاتې چې څومره پتا سو باندې کړې ده په اندازه د هغه چې پتا سو زیاتې کړې اوس یو کې یو سوال خدا دی سوال دا دی چې الله وی فاعتدو علیه بمثل ما اعتدى علیکم دا سي زیاتې په کوي لکه پتاي چې کړ دې نو چې کوم کو مغه زیاتې دي اخو بدل داخله ما بدل خو زیاتې نه وي نو دغه جواب دې مارته وي چې یا خو لغتن اعتدا بدل تم ویل کیږي لغتا اعتدا بدل ته ویل کی یو قول پکې دار دویم قول دار چې ندی ته اعتدا زیاته تجاوز ورته مشاکلتا ویل شو حالانکه حقیقت کې دا زیاته نه دا بدل دی دویم سوال دی دا کې دا راځي چې دی دا کې خدا وی چې فات دوالج مسلمات دا علیکم سورته نحل کې وراشي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به بدل خطه والی ورپسې وسوي ولا ان صبرتم که صبر مو کړو له هو خير للصابرين دلته د صبر خبره ده کوي وای هغه مقام د دعوت ته هغه مقام د تعالی د دعوت ته د دعوت په مقام کې په تاسو سره چا زیاتې او کنه صبر پکې به سره دا مقام خو د جهاد دی د جهاد په مقام کې په دی معنی سره صبر کول چې ته مطلب دا چې وای چې زه خیر دې بدل ته نه نالم دا خکار نه دی ښا دا خکار نه دی ځکه په دې کې بیا دشمن زور ور کیږي خو شل کول دا تاسو ویلې کنه دا رال اوس کړه دې بدل وانه غستې شي نو دا بیا نورم راضی بیا را سوریږي په سړی باندې په دې وجه باندې بیا پکاردار والذین اذا صابهم البغي هم ينتصرون د داغه په باره کې راضی کنه د عباد الله په باره کې چې الله تعالی بندگان هغه دي چې هغه سره ظلم مشنو بیا بدل اخلي ښه یا بدل اخلي نو دا پکې بیا شتا واتقوا الله ارضا کې بدل نه شیخ نه جوړه واتقوا الله او د الله نه یریږي د الله نه یریږي مطلب تجاوز کړه داسې ونشي چې مطلب دار ناروا کارونه کوي وعلموا وشي ان الله مع المتقين یقینا الله تعالی سره د پرهیزګارو خلکو نه دی وانفقوا في سبيل الله اسراشا اخیری کې ها باب ختميږي نو د دې سره وی چې قتال بکې قتال لته اصل مسله خو د قتال وا هغه ته ولس احکام کې خودل چې الله سبحانه ځان سم کا بیا ته سلور کې خودل چې معاشره سما کا بیا ته وی چې قتال کوا اوس چې قتال کین دا خدا سره نه ته وای چې تو کانو جنگ وي خو خامہ خاص په روپۍ په پکې لګي ها سامان وسایل دا غستل غواړي نو زاد او راحله او پکار وی نو اغي بارکه ته وی چې خرچه وکي وانفقوا فی سبیل الله او خرچه کوي په لار د الله تعالی کې نو ما راته ویلو په دې کې چې دې کې ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې هغه یو جنگ کې ولاړو ایو صحابي راغی په زرو کافرو ورمنډه کړه او حمله په وکړه یو سوی پاغي کې وجل او دیم شهید شو نو خلق چغې کړې وی القا بيدیه الى التالقه ځان په خپل هلاکت ته ورغله هغه ته وی غلی کینه ابو ایوب انصاری ورته وی رضی الله تعالی عنہ وی دا آیات په معنا تاسو څه پوهیږئ دا آیات زمون په باره کې نازل دی کله نازل شو چې کله مونږ جهاد پرې خو دو او مونږ دغه اسلام غالب شنو مونږ وی چې بس ته جهاد به پریک دو او بس باقی په خپل پټو مټو کې کار کوو او انفاق به پریک دو نه بزان لمال جمع کوو ایا دار چې خېګړه کول داري چې الله په لار کې مال خرج کول دي ان الله يحب المحسنين یقینا الله تعالی خو خي احسان کوونکی اخلاص کوونکی او الله په لار کې مال خرج کوونکی واتم الحج والعمره دا تر دې پورې دا باب ختم شو دا باب خلاصه ورته معلومه شو کنه اول د ځان اصلاح په لس امور سره بیا سلور قوانین د معاشري د اصلاح د نظام د اصلاح بیا دا غینه پس امر بالقتال راغې او بیا دا غې نه ورستو د قتال سره آداب ورته وکول او د انفاق مسله دا ختم شو اوس د دې ځای نه واتم الحج والعمره لله دا د دې ځای نه دویم باب د دې سي شروع شو او دا باب چې کوم دی نو دا تر آیت نمبر 214 پورې رسیږي 200 سوار لسم آیات پورې به دا آیا دغه رواني دا باب رواني په دې باب کې بسې باب هغه د قتال سره بلګي خو په دې کې چونکه مسله د قتال کې د حج راغلی و نو د حج مسله راته ذکر کړي یو دوی مخه د حج بعض مسائل چې جنگونو کې کله کله په سړي د حج پابندي ولګي یاره نشه رسیدې حج ته بیا وسه چل کې نو د حج بعض احکامات درته ذکر کړي بل دا خبره چې په حج سره وحدت راضی کنه اتفاق او یوال مسلمانان راضی نو اول مسلمانانو ته اتفاق او وحدت هم پکار دي کنه نو دا به ذکر کوي د حج احکام بیا دا غینه ورستو به ذکر کوي بیا به خطابات وی او پاغي کې به بیا به ترغیب ال جهاد وی په 207 نمبر آیات کې ورستو راشي دا غینه پس بیا خطابات وی نو یا ایها الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافه دا به یو خطاب وی چې مسلمانانو ته د جهاد ترغیب پاغي سره ورکړي بیا دا غي نه پس کوم دی نو بیا به دویم خطاب وی پوه شو کنه هغه په تزهید فی دنیا باندې مبنی وی زوینا للذین کفروا الحیات الدنیا ويسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه کان الناس امه واحده او پاره کې به ترغیب وی یو تزهید فی دنیا وی او یو به ترغیب وی ستا کتاب تک وخت فیصله کی کتاب باندې فیصله کوي جهاد به کتاب د فیصلو لپاره کیږي دریم نمبر خطاب بزتوی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ترغیب په وستا هغه وا تشجیوی په جهاد باندې او تسلی به وی چې په جهاد په لار کې مشکلات راځي نو دا خطاب پسوي دا بدریم کتاب دی او په دې جهاد د حج مسلې ذکر کړي نو دا په داس ترتیب باندې یو یو دغه برته یو یو عنوان برته ذکر کومه ها اول کې چې کوم دی نو امر د په اتمام د حج او د عمره باندې چې کله د حج او عمره شروع کړل نو بیا به سکه بیا به اتمام کې پورا کیږي بل مسله د احصار بیانې احصار یو مسله د راضی و مې درتا او بیا مسله چې کوم دی نو د فدیه بیانې پاغه کې د فدیه مسله به درته بیان کی دا مسله چې کوم دی دا په یوه بیا یاد کې بیانې بیا ورپسې په 197 نمبر آیات کې د حج وخت درته خي او د اغین ورستو د حج موانع ممنوعات د حج درته خي ممنوعات په حج کم کارونه په حج کې نه کې بیا د اغین پس کوم دینو مثلا د تزوج درته بیانې چې ځان سره توخه مخه اخلي با دا واجب دي دریم نمبر چې کوم دی نو بیا په بل آیات کې 198 نمبر آیات کې د حج په باره کې درته ذکر کوي مسله د سو مسله د تجارت فی الحج مسله د تجارت فی الحج ذکر کوي او دا غینه ورستو بیا بعضی دغه د ذکر کوي ارکان چې پاره کې یو وقوف بالعرفه فاذا فصتم من عرفات او بیا وقوف بالمزدلفه وسره دا غینه ورستو بیا د وقوف بالمزدلفه کې چې کم رسومات کنه د ابراهیمی ملت خلاف پاغي باندې رکړي بیا دا غینه ورستو بیا د مینا د وقوف مسله د ذکر کړي بیا دا غینه ورستو چې مینا د وقوف مسله ذکر کړي نو بیا د حاجیانو قسمونه ذکر کړي نو دا وسلور قسم حاجیان ټول ذکر کړي پوه شو سلور قسمه حاجیان صاحبان به هغه برته ذکر کی په دې مینس بدل تبیا یو بل مسله چې هغه دغه دا رمی الجمرات تا د هغه دغه سمو شیطانان چولی د هغه مسله برته ذکر کی دا په دې منځ کې روستو بیا خطابات دي او چې یو یو ته ما ان شاء الله بیا په پوه شي ځکه حج مسائل دي کنه اول دغه دغه د پاړم بیا یاد کې مارته وی د اتمام د حج او د عمره مسله د احصار مسله او د فدی مسله غلطه ذکر کړي واتم الحج او پورا کوي حج والعمره عمره لله خاص الله لرا نو سوال دا چې ولې حج او عمره ناقص دي چې مونږه پورا کو کوم د سره حج او عمره کړی نه دي دا څنګه چې پوره کوي نو بعد دی وای چې دې معنی دا چې ادوهما تامین کاملین پورا پورا ادا کوي څه نقصان پکې مراولي یو معنی دا کوي خپ پورا پورا ادا کول څنګه دي نو بعد وی چې ان تحرم من دویرت اهلک ته چې د خپل کورنۍ رواني کې دا غیزه نه حرام وتا دا وی اتمام الحج والعمره دې نه دا چې په میقات وتاړي نه دلته نه وتاړه چې دې نه رواني دي احرام دې نه وتاړه ټیک شو بعد وی چې دا نازل دی په دې باره کې چې خلکو به دا تجارت په نیت باندې سکولو حج به کولو تجارت په نیت دې بلاړو الته کې وی به زما حج کوم نو الته بلاړو حج رب په نوم به حج بلاړو دې به الته تجارت نه کولو نو نیت به تجارت دې تجارت پکې ممنوع نه دی نو وای دا واتم والحج والعمره لله مطلب دا دی چې نیت د تجارت نه وباسي دریم قول دا دی چې نه دا مسله دلته کې د اتمو کې نه ده دې کې په لله کې مسله ده واتم الحج حج والعمره حج او عمره ادا کړئ پوره کړئ خو لله خاص الله لرا خاص الله لرا مطلب دا دی چې د اول نوالی تر اخیره پورې چې حج ته پوره کې په دې مینس کې پکې ته صدا سه کار اونکی چې هغه د غیر الله د پاره او په دې میان څخه کې هغه باطل رسمونه او رواجونه را دن نه کی چې هغه د الله تعالی تر طرفه په حج کې نشته ده نو دا دا معنی چې کوم دنو کړی ده خل لله سره دا متعلق یا واتم الحج والعمره لله هغه ما تاسو ته وی چې دا بعضی وی چې هغه تجارت په نیت باندې سره بعضی وی چې نه دا هغه حج او عمره دي چې نفلی تعالی کړ نفلی حج او عمره شروع کړ نو چې روان دې کل نو بیا اتیم مو بیا به پورا کې بیا در باندې لازم شو لازم نفل بالشروع او په حج او عمره کې خو ټول اتفاق دی مونږ خو په احناف په نور طاعات او کې میادای احناف وایي چې مونږ نیت ته وترل د نفل نو فرض شو در باندې کوس دیونه کړو بیا به قضا راغی کنه دی وترل خیر نه نفل نو او په حج نو په نور امامان دي کې مونږ سره نه مني خو په حج کې را سره ټول مني حج ټول وای چې نفلی حج د شروع او پلار کې در نصر او کاوت ته راغی دا حج در باندې واجب شو دا بیا پوره کی دا بیا پوره کی واتم الحج والعمره لله فان احصرتم دې ته مسره د احصار وای احصار حصر بندیدل ته ویل کیږي تا یا ظالم بادشاہ بند کړی یا مرض در باندې پلار کې راغی او پلار کې چې کوم نه په داسې یو مقام کې راګیر شوی چې مخکې نشټلې نو فإن احصرتم کتا تو بند کړی شوی د حج نه نو فمستیسر من الهدی فعلیکم نو پتا سو باندې دی مستیسر هغه چې تاسو ته آسان وي من الهدی د هدینا هدیه څه ته وایي هدیه ویل کیږي هغه ساروی ته چې تهدا ال الحرم یهدا ال الحرم حرم ته خلق سکی ځان سره بوزي حج د پاره د دې علاقو نه خلق نه بوزي کنه د دې ځای نه خو الته کې خو بیا دا کوي نو هغه ته هدیه ویل کیږي هغه هدیه په دکتور نه روانه کې دان تر به شړل دا پوه شو کنه چې دا دغه د حرم دغه هدیه ده نو الته بیا ذبح کوي علیه نو فعلیکم مستیسر من الهدی نو پتا سبحان لازم دی هغه هدیه چې هغه اسانه وي اوس پته داس چلو کی چې تب حرم شریف ته یو څوک روان دی یا رزق بیمار چې مزه خو نشم تله پوه شو کنه یا زه خو دې ظالم بچ کړم بند کړم ما ته وځي ته باندې دې پتا پابندی د پاسپورت تعالی نه درکو ته خو دهشتګرد دی تا باندې پابندی ده نو ته زمانه طرفه دا هدیه بوله د ځان سره صحیح شو کنه او دا په حرم کې څه کا حلال کا صحیح شو نو دا با دا طریقه ده دا به ته اوسکی او بیا بل کال تا چې کله تا ته لار ملاو شنو بیا به حج ادا کی دا به یو قسم تاغه دغه غونتی شي هغه جبیره غونتی شو چې ته د حج نه پاتې شوی دم ولا تحلقوا رؤوسكم او مخروي سرونه خپل ولا تحلقوا رؤوسكم سر مخرایا دغه رنګ احرام مکولا وخا خو چې احرام کولا اولم بسره دی خو لیکن حلق الراس چې راضی نغه سره احرام ازادي کنه احرام نو احرام نه بدن نو باسي حتا يبلغ الهدي محله حتا چې ورسیږي غه هدیه محله زائد حلال خپلتا ځای د ذبح ته ورسیږي غ مکان ته ورسیږي هغه د رسیدونه پس او ذبح شي نو تا ته په ټلیفون باندې مخا موبایل باندې ترابطه وکړه چې خطا چې کوم هدیه راکړې و هغه مې حلال کړه حلال وکړه نو دلته داس چلو کې احرام لري او کپڑے واچوا او سر چې کوم دنه غسکا هغه وخرایا بس تاسو شوی دا احرام نه هوتی صحیح شو دا دا شو یا محله نو زائد حلالی امام ابو حنیفه رحمه الله وای چې زائد حلالی حرم شریف کې د التبه رسي نور ائمه وای نه دا ظرف مکان نه دا ظرف زمان دی نو بس حتا یبلغ الهدی محله بس چې وخت د حلالي ته ورسیږي دې ځای کې حلاله دې ځای کې ذبح کا د حرم حدیه ده خو دې ځای کې ذبح کا مونږ وای نه دا به حرم ته رسي البته دریم صورت داسې دی چې بادشاہ ظالم د تیم بند کړي یا بل څوک ظالمانی تیم بند کړي هدیم در نه پریږدي باغی ځای کې بیا بل اتفاق دادا چې بیا کم ځای کې چې وی بس هغه ځای کې حلال پوشي دی هغه ځای کې حلال کستا هدیم نه پریږدي حرام ته نو دا شو فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك اوس ته خو به سر نه خرې په احرام کې خو اوس د تا عذر پیښ شو په احرام کې سر خرې په احرام کې دا د رخصت مسله ده احرام کې سر خرې نو به بس چل کې نو هغه کې بیا فدیه نه تخیخه خو شوي چې اوې خرای خو بیا سوکا بیا به ذبح کې دم کې دم به راکې ته دم وای کنه دم در باندې راغې بیا به دم ځان نه ساقط کی او د دم دغه چې کوم دنو دغه نه شروع کیږي د اوخنه او تر چيلي ګډ بيزي پورې راځي ښا دې پورې چې کوم دنو غرازي فمن کان منکم مریضن نو هغه څوک چې وستا سن مریضو بیمار دی پوښوي سر خرول ورته پکار دي او به اذن یا په دبانې تکلیف مر راسي له طرفه د سر ددنا یعنی که سړی په دغه وګدم ودک کله خیرن شي پکې سپګي اوسوخه تکلیف ته کعب ابن عجره رضی الله تعالی عنہ دغه شانته سپګي داغه پاغه دغه باندې ګرځې دي پاغه کپ احرام باندې رسول الله مته تا ته دینه تکلیف نشته دی وی تا ته دا حوام تکلیف نه درکې یا رسول الله ولې نه راکې نو وی ته دا چلو ته تسر اخرایا پوښوي اداره نه لري شي او بیا دغه کوم نه بیا سوکا یو ذبح وکا او دغه وکا دم ورکا نو دا شو ففدیت فعلیه فمن کان منکم مریضا او به اذم من راسه د دې جزاء مقدره ده د دې جزاء سره مقدره ده نو فحلق راسه سر سکو وی خروجو او سیو کو احرام ځان نه لری کو ځان حلال کو ها واحل احرامه دا دو کارونه کل دا څنګه چې صرف تکلیف ته نه پدې تکلیف د په ځان تیر کو په دمانه دم بیا مراغه نه بیا په نه راضی نو چې کله ځان د حرام نه او باسلو او دغه سره یو خرول یا په حرام کې سره خرول نو ففدیه فعلی فدیه په دمانه فدیه دا من صيام دروجونا او صدقه یا صدق صدقه دا خو شو کنه یا به صدقه ور کوي دا غي برابر او نو سک یا څه دی یا نو قربانی دا قربانی به ورکی ذبح النسیکا ذبح النسیکا یو مذبوحه به علاله کی ما تاسو ته دغه مقدار دی فاذا امنتم اوس دا بیا دا احصار د مسالې سره لګی مې چې خدای د عذر مسله رااله چې احرام غره بغیر د ذبح نه نه حلاليږي نو تاته وی چې او احرام او سر بغیر د ذبح نه نکیږي نو کو چرته تا ته تکلیف وو نو لری کا سر دی خو لیکن دا څه ذبح بکې دا شو یا صدقه بورکې اوس راشه فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فاذا امنتم دا دغه مسلې د احصار سره لګي او دلته د حج تمتع یا د حج قران مسله سره ذکر کوي ښا د حج تمتع یا د حج قران مسله حجونه درې دي ښا یو حج افراد دی حج افراد دار چې د حج پورا کې تعالی دې دا احرام ترلو فقط د نیت د حج دی وکړو تلبیه شروع کړه او لاړې او حج یې وکړو د حج افراد دی یو حج قران دی حج قران دا دی چې د دې ځای نه تا احرام اتړلو نو د حج او د عمرې د دواړو نیت دی وکړو په واسطه او لاړې الته د عمره په یو احرام باندې دوړ نیت ته وکړو الته د عمره وکړه بیا په احرام کې وی وی تر دې چې د حج ورځ را لې بیا د حج وکړي ته حج قران وي قران په وسوال ته حج تمتع دا دی چې د دې ځای نه تا نیت د عمرې وکړو لاړې عمره دې وکړه په حرم شریف کې خو په احرام د نیت د عمرې وکړو او بیا الته کې کوم دین بیا الته کې موجود ځان د حلال کړو چې ځان د حلال کړو بیا د حج درالي چې د حج درالي نو ته بیا راوتی میقات ته پوه شو کنه د حرم نه بار راوتی او بیا دې دغه کو احرام دې اتړو او بیا لاړ حج تا لړی ته حج تمتع وي سو ته وي حج تمتع نو په یو سفر کې دي ک دواړه حج او عمره په یو ځای وکړل په یو احرام دې وکړل نو حج قران هو ک په یو سفر کې دي حج او عمره وکړل خو په ځان ته ځان ته احرامونه دې وکړل لړی ته حج تمتع وي ها صحیح شو فاذا امنتم کله چې تاسو په امن شئ په امن شي یا د مخکنه په یو ځای کې په امن یې سره احصار راغلی نه دی فمن تمتع بالعمره الى الحج نو هغه څوک چې ګټه واخلي په کارونو د عمرې باندې الى الحج په امور د عمرې باندې الى الحج تر حج پوري تر حج پوري تا عمرې کارونه کې او ځان د احرام نه ونه باسو پوه چې ځان دې په دغه کې احرام کې اوساتو پوه شو نصر خیر نه سکے نو دا صورت دی او یا دا نه چې دا حج تمتع ده چې حج تمتع چې بیا بدا وای چې فمن تمتع فمن استمتع سوق چې ګټه واخلي به استباحته ها به استباحته ما حرم عليه په حلالولو د هغه سره په د باندې حرام کړی چې په احرام کې د ځان د احرام نه وباسو ګټه دا واغسته چې په احرام کې په د باندې سر خړول بند او بازي کارونه په بند کنه خو د ګټه دا واغسته چې الته عمره وکړه نو بس بیا سکه احرامي لری کړو چې حرام لری کړو ځان حلال کړو نو چې حلال شونه د بازي سر مرید پکې خړولو نو دا ګټه واغسته کنه خوشبوئی مشبوئی ولګوله نو دا څه نه وکړل فمن تمتع نو فمن استمتع څوک چې ګټه واخلي باستباحه ما حرم عليه في الاحرام په مباح کول دا غسیزونو سره په دبانې په احرام کې حرامو ها په احرام د عمره کې په حرامو هغه لری کو ال الحج تر وخت تر حج پورې نو چې حج راغې بل احرام وته وتاړو د دواړه په کې راځي قران عمره دي تمتع عمره دي اوس چې دا کار یو کو نو فمستیسر من الهدی فعليه نو په باندې مستیسر ها هغه هدیه د آسانه وی من الهدیه د هدینا دته چې الته حرام کې کومه هدیه په آسانه ملاویږي یا روپۍ وسره کمی دي نو بس دا غي مطابق اصلي او هدیه دي چې هغه دی واخلي او هغه دي چې هغه دي ذبح کی ها دا ذبح چې کی دا دم دې دم ته امام ابو حنیفه رحمه الله دم شکر وای سو ته وای شکر په یو په یو سفر کې تاسو کل اوم د حج کړو اوم د عمره وکړه نو دا شکر الحمدلله پوه دا کار دی او نور امام شافعی سے بوتا وغیرہ ورته دمی جبر وای سو ته وای نه اتا نقصان وکړو یو سفر دې شروع کړ دې په یو کې دوا کار کې نو چې په یو کې دوا کار کې تا نقصان وکړ په خپل اعمال کې نقصان راوستو لہذا داغي نقصان د جبيري په خاطر باندې ته څوکا ته یو حاجی راکا مونږ وای نه دا شکر دی حاجی فمن لم یجدو اوس سره دی یارا نمومیل تکي حاجی نشته دی چې حاجی نشته یا سر روپۍ نشته دی نو دې بس تر کې دې بر وجی نسی پس یا مسلاسه ایام فی الحج نو په د باندې روجی دی دری ورځې فی الحج ها فل حج په وخت د حج کې وخت د وخت احرام د حج وخت د احرام د حج خو معلوم دی رستو براشي یعنی په دغه ورځو کې چې د حج امور په هیږي کنه په دې ورځو کې دي درې روزي یو د حج خاص ورځ ده هغه ورځ نه یادې ښا هغه ورځ باندې خو یو ورځ ده هغه خو درې ورځې نه دي کنه هغه یو ورځ ده نو دارت دغه ورځ د حج د ټول راځي نو په دغه کې د روزي ونی سي درې ورځې وسبعه او وروجی دی اذا رجعتم اذا نفرتم کله چې تاسو واپس راشي خپل وطن ته راشي یا وسبعه بعد وی اذا رجعتم اذا فرغتم من امور الحج چې کله تاسو فارغ شئ د امور د حج نه د حج غ کارونه دې وکړل نو بیا تاسو کا بیا ته وروجی ونیسا ځکه چې مطلب دا چې اوس ته فارغ شوي د حج تیر شو د اختر ورځ تیر شو نو و ونیسا تلک عشرتن دا دری او و دواړه چې دا عشرتن لسو نو دا خو تعداد دی مونږ تم پته لري چې لس شو دي کې صح حکمت تر الله تعالی چې مونږ ته تلک عشرتن درې او وخت تم ته پويږي زم ته پويږم چې لس دي نه نه دا دلته کې مخ کې ویل چې وسبعه دا څنګه چې ته وو په معنا د او سره واخلي چې یا درې په حج کې دي یا چې د حج نه واپس شي نو ودی یا یا ندی دا درې به یو نسی وو بیا نسی دا به دواړه جمع کې نو عشراتو نه ځکه وې چې ګوره ټول لست دي داس نه تواچ یا درې دی یا ودی درې ولدی درې او ودی یو ځای دی کاملتن فی الثواب دا کاملتن مستر اولی وی چې دا کامل دي په ثواب کې یو سړی به دا سوچ کړي چې لکه چا چې هدیه را لکړه نو بس ګټه خو هغه کړه ما سره خو روپۍ نه وي زما خو نقصان شو زه خو غریب ما زما نقصان شو الله وای نه نه کامله فی الثواب دا د هغه هدیه غونته په ثواب کې پوره دي ښا مخه پکېږي ذالک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام ذالک دا حج تمتع او دا حج قران چې دي لمن د پاره دا غچا دي لم يكن اهله چې نوې کورنۍ ده حاضر المسجد الحرام اوسیدون کې د مسجد حرام د مسجد حرام اوسیدون کې نه دا تمتع قران غره هغه چا لپاره جایز دي څوک چې الته اوسیدون کې دا غي د پاره دانش ترې خاغه دا نه کوي خا اوس دا خبره چې ذالک لمن لم يكن اهل حاضر حاضر المسجد الحرام نه سمورات دي نو بعض حضرات وایي چې دین حرم مراد دي څوک د حرم دا نو مدیر حرم کې دم نه څوک نو سیږي خو چې په حرم کې دم نه کلی وی کورنۍ وی وته دغه کوری وی او دغه امام سي وایي چې نه بس داخل المیقات د میقات نه دم نه چې وی کنه نو بس دغه کې وته سکه دغه کې بس با دغه وکي دا هغه هغه لپاره تمتع او قران سړي هغه جایز دي ها واتقوا الله الله نو یریږي وعلم پوشي ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي دا دم کې پدې دا کې د سفیر پاره شو دا په حج کې چې چا څه کړیو هغه د ابراهیمی ملت خلاف رسومات داخل کړو دا هغه خلکو ته دم کې ورکړه چې تاسو په کې ځان نه شیان را داخل کړی دي دا شیان پکې نه چلیږي دا پکې ما الله به عذاب درکړي چې څوک بدلی د ابراهیمی ملت الحج اشهر معلومات او د وخت د حج خي چې خد حج د احرام تیم بسي الحج نو حج دی اشهر میاشت دی معلومات معلوم دی الکا دې ته وګوره حج میاشت معلوم دی حج خو یو کار دی میاشت کوم دی اول خدای نو دې طرف تقدیر لګي الحج وقت احرام الحج وقت احرام د حج اشهر معلومات دا میاشت معلومی دي په دې کې په یو رسم جاهلی رد کړي رسم جاهلی دا او چې هغه میاشت معلومه نه وي که هر وخت به د احرام د حج تړو بس به حج کوو خو شي هغه به دا تړل شي مونږ ته الله تعالی وایي چې نه تاسو ته وخت معلوم دی ذوالقعده نه شوال ذوالقعده او لس ورځې د چا د ذوالحجې دا ستدي دا لس غنونی خو بار الله تقریبا دغه راځي نه نه هم لسم ورځ خو بیان لسم ورځ خو بیا حج شوی په دې کې کته احرام وتړ کنه د حج د پاره نو دا احرام دې صحیح کیږي صحیح شو کنه خو اوس ته لګیای پر عجب کې دی وخت د احرام وتړل چې زه حج کوم نو په دې احرام باندې ستا حج نه کیږي ورخه خو شوی عمره په وکا لاړ شه خو لیکن دا خبره چې په دې احرام ستا حج نه کیږي تبا احرام تړي په شوال کې په ذوالقعده کې په ذوالحج بل سوال اوس په دې باندې دار راغی چې خصې شو خو اشهر معلومات میاشت دي نو اشهر خو جمع ده په عربی کې خو اصول دا دي چې جمع راځي د ثلاثه د پاره نو درې میاشت چې شنو اله بشي نو دا خو یو شوال دی یو ذوالقعده ده او یو لس ورځې نه ورځې ذوالحج دي نو څنګه دې ته اشهر معلومات مې د پاره جمع راوړل دا خو درې نه دي پورا نو وای دا اطلاق چې کوم ده کنه په اعتبار د اکثر سره شوی په اعتبار د اکثر سره شوی زمون په نسبت باندې بس تر دغه پورې امام مالک رحمت الله علیه متفرد دی په یو قول کې تفرد دی هغه وای چې نه د ذوالحجه كله میقات ذوالحجه ټول میقات نو موږ څنګه ټول میقات ته نه هم اورات باندې خو حج شي نو ولسم ورځ احرام تړي په یو لسم تړي په دولسم د حج احرام تړي نه دا بسنګ حج پته کی هغه وي د آینده کال د پاره کته احرام وتړي په ذل حج کې په شل ورځ باقیو کې نو د آینده کال د حج د پاره پته احرام تړل شي او په دې موضوع کې متفرد دی امام مالک سبقا الحج نو وقت احرام الحج اشهر معلومات میاشت معلومی دي معلومی ورته وی زکا دې کی اشاره دی طرف ته چې دا په ابراهیمی ملت کې معلومی دا دوی غلط کړی فمن فرض فيهن الحج نو هغه څوک چې فرض کی فيهن په دغه میاشتو کې په خپل ځان باندې الحج حج اے په ځان باندې په دغه میاشتو کې حج فرض کو یعنی احرام یې وتاړو تلبیه د حج ویلا نو بس په دغه میاشتو کې چې دا کار وکړو کنه اوس کدی وخت ته د حسوات د حج دغه تاړه مواسد احرام وتاړو نه تړل کیږي دا ممنوعات در باندې ناراضي خو لیکن که پاغي میاشتو کې تا احرام تړو تلبیه دی کویلا او نیت د حج یو کنه بس حج در باندې را فرض شو ها که نفلی هم در باندې حج شو فرض شو چې فرض شو نو فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج بعد وی دا نفی دا بعد وی دا نهی دا نو چې نفي شنو مطلب دا دی دا بیا دلته کې اصل کې په کلام کې بیا لګ دغه راځي قلب راځي فلا حج دا اصل کې دا څه دی نشته د حج مع الرفث سره د رفثنا رفث سره رفث کې جماع او کل کلامن هر هغه کلام دی چې سړی خپل خزه ته خاص وای پوه شو کنه پردی خزه ته نشي ویلې هغه کلام دی هغه یعنی مطلب داسې خطرناک خبره کنه بعضی دغه خبره چې کومې دي شهوتی خبره هغه باندې کې په حج کې چې ال ترجه دا قصې شروع کړي فلا رفس د خود زنانو مخ کې بینه کې ابن عباس سے ناس ته احرام تړلې و اوی چې اوس پلانې منځوي او داوی او داوی دا خبرې کولې غپ لګاو خان پوه شو نو هغه صحابه ورته یا ابن عباس ته وی چې حضرت دا خو باندې کنه فلا رفس هغه وی رفس عند النساء پوه شو زنانه کوم پوه شو زنانه خو نشته لري دا خاص تاسو طریقې فلا رفس یو دالي ولا فسوقا بل بسوی فسق کارونه بنی ښا د فسق کارونه چې کوم دنو هغه باندې کې بد عمل بد کارونه باندې کې دغه رنګ د فسق کارونه چې کوم دنو یو څه شي دي یو بل سره غ تنابز بل القاب د کنه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان د کنه نو هغه څخه چې ته دا بد بد نمونه او بد رنگ خبرې کنزل بدرت کنه هغه شروع کړي په حج کې تله حج له ولته کې بدرت کنزل کې نو دا کار مکه دریم نمبر ولا جدال او نه به حج ګوره مع الجدال چې ته پکې جګړه کې چې جګړه پکې کې کنه لانجی کې کنه په حج رسول پاک لانجی کله په زمزم پاک لانجی کله په عرفات کې لانجی کله په مزدلفه کې لانجی نو دا دې سره ګوره حج نه قبلي خاله به حج نه نو دا خو یا داسې چې دا نفي شو نو بیا په کلام کې قلب دی چې ته د هغې په وختونو کې د هغې په امورو کې اختلافات شروع کړي یو وایي داسې دی بل وایي داسې دا به نه کوئ وما تفعلوا من خیر یعلمه الله او تاسو چې کوم د خیر کار کوئ پوه شوي یعلمه الله پوه دی الله تعالی په هغې باندې د حج کې بیا نور د خیر کارونه کې نور عبادات کې هغه الله ته معلوم دي وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قبل جاهلي رسم باندې رات کوي بل جاهلی رسم څه دی هغه داو چې بعض وی مونږه حج کوو خو خالص په محض توکل باندې وکاو او د ځان سره بس توخه مو خناخل زکه چې توخه خستل دا وی صحیح نه دی دا د یمن بعض خلکو غیب ادا کار کوي نو دغه شان بر روان شو د کور نه دغه سجر ټوټه وا وګک باندې صادر کې خو د راز د حج پوشي احرام دی چې را روان دو بیا به قرار کې سکول د خلکو نه سوال کولو مونږ د الله د کور حاجیان یو او مونږ له دغه راکې زوار بیت الله یو د الله د کور زیارت کوونکو سره کې خوراک راکې اسکا کرا کې نه په خلکو بوج ګرځیدل الله وی وتزود ځان سره توخوالی فان خیر الزاد بهترین توخه چې د تقوا هغه تقوا ده تقوا ده یو معنی دار چې الله نه یره ده دیو معنی فان خیر الزاد بهترین توخه چې د تقوا ځان بچ کول دي د سوال نه اے خط او قدارت ځان د سوال نه بچ کا ځان له دغه جو کړ دې ارچان سوالونه کې مکه و سوالونه بس بدا پیسې والا کنه سره وتقون او زمانہ او یریږي یا اول الالباب اے خاوندانو د خالص عقل الباب جمع د لب دا لب مغز ته ویل کیږي هغه څوک چې دا غوي عقل مکمل خالص وي شرک کفر شبهات هغه پکې نه وي نو هغه ته ویل کیږي اول الالباب ویل کیږي لیس علیکم جناح دا په بل رسم باندې رد دی بل رسم څه دی اگر رسم دار چې دغه به کولو دا انا په دې کې بل د خیر کار دی اوس مخکې ته چې تزوج کوی ځان سره توخه اخلي اوس د دغه توخي طریقه خي او یو رسم وو بعض خلکو داوی چې په حج کې تجارت کول حرام دی مرته یو په نیت د تجارت باندې تلل دي نو هغه مکه وای یو حد تدی او ځان سره تجارت لپاره څه سامان والي الته خرج کی نو دا وی حرام دي الله تعالی پاغي عقیده او پاغي ځان باندې رد کی چې نه دا غلطه خبره ده دا کول شي لیس علیکم جناح نشته ګنا پتا سو باندې ان تبتغو کچر تاسو طلب کوي فضلا مال تجارت من ربکم طرف درف پلنا سګټه مټه پاغي باندې غواړي اس خبره نشته فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دا په بل دغه باندې چې کوم دی دا بل وقوف بالعرفه د شعائر دغه نه عرفات تبخیز کنال ته بودريږي په عرفات باندې به وقوف کې اوس د عرفات نه بیا تر کوزيږي نو دا د عرفات غ رکن نه تخی چې عرفات نه ترا کوزيږي نو مشعر الحرام مزدلفه ته برازي نو مزدلفي وقوف ته اصل کې دواړه وقوفونه پکې راځي فاذا فستم کله چې تاسو راکوزیږئ من عرفات د عرفات نه عرفات عرفی عرف نه بعد وی ماخوذ دی عرف خوشبوئی ته وی خوشبوئی چون کې د دې چې سړی راکوز شي نو دغه د بدعات او د رسومات هغه بدبوئی ته نه لاړ او دې چې کوم دنو پاک شو د ګناونو بدبوئی ته لاړ نو فذكر الله يا دوي الله تعالى عند المشعر الحرام پنځ د مشعر حرام باندې مشعر حرام څه دی المزدلفه كلها مشعر مزدلفه ته مراکو شي د حج چې عرفات باندې خخا عرفات معنی مې راته اشتیا کوله نو د عرف نه ماخوذ د عرف خوشبوئی ته وای د تانه به ګناونو دغه ختم شي او خوشبوئی درنه دغه روانه شو چې تا په عرفات باندې وکړو یا بعد وای عرف دا اوچتوالی ته ویل کېږي چې دا مقام اوچت ته نو دا دغه دی یا عرفات وای د عرفه معرفت په جنگلو ته وای آدم علیه السلام او حوا علیه علیه السلام چې کله الله تعالی دنیا ته راکوز کړو نو دراکوزینونه ورته یو طویله موده وای دی یو بل سره نو ملاو شوی نو اول د دوی تعارف په کوم ځای باندې وشو عرفات باندې وشو نو دغه ته اشاره ده پیدا افضتم من عرفات عرفات او دا عرفات دا یو مقام دی د حرم نه بهر دی ها مشعر حرام چې دا دغه مزدلفه دا په حرم کې ده او دا بهر دی شرقي جانب دغه ته بیت الله ته واقع دی نو دغه ځای ته بلار کی فذكر الله عند المشعر الحرام یادوي الله تعالی او افاظه وی چې کله تاسو راکو شي افاظه اصل کې دې ته ویل کیږي چې یو لوخه ډک شي او بیا یو شی بېي یو شی دی نو مطلب دا دی چې تاسو د عرفات ته وختئ نو په دې عرفات باندې تاسو ذکر او فکر دومره وکړئ ذکر اسکار دومره وکړئ چې بیخي را ډک شي کنه بیا را کوزیږي دا غي نفس عند المشعر الحرام واذكروه یاد وی الله تعالی کما هداکم فاغه طریقه باندې چې الله تاسو ته هدایت کړی الله تاسو ته خود لري کومه طریقه اے کومه طریقه در خود لري ځان نه طریقې ما جوړا وا چې تل ځان نه قصیدی جوړی کړی او هغه وای کړ یو ملګری ما ته یې راځ لته نه ما چلته کې دا تلاړ ما نه بریلیان سی ویل تراغه وی دا تودری دو دا روزي شریفه ته مدینه منوره کې وی راغه می چې رسول او تودری ته مصطفی جان رحمت تلا کو سلام ای ما ته خندل ته ورانه دا ونه وی سید درود شریف نه وای دا نه چې کم جوړ کړی هغه وای کنه ویل تلاړ ما دا ولاړی هغه دغه ولستی هغه عربیان وی هغه ولاړی وی هغه ته انتظامی ولا ته لاړ مې هغه ته مې چې تراشه دا سړی سوې کنه ما ته دې چې هغه هغه ته چې عائشہ عائشہ تقول کنه دې ته دې دا هغه صلات ته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې صلات رضا نه جوړ کړی چې او دې وهلو یل ته نه شاړو اته فذكروه کا وذكروه کما هداکم الله په هغه طریقه یادوي چې کومه درته په کومه طریقه ته الله خو درې تا د ځان نه درود جوړ ته پوه شو خو نبی صلی الله علیه وسلم ته خپل درود خور دی هغه وایه کنه نو هغه واذکرو کما هداکم هغه طرف ته اشاره دلته فذكر الله واذكروه دو پیری راغی دا دو پیری څنګه راغی نو مشر حرام کې خو دواړه دي کنه اول ظلم او په دویم ظلم نو یا وای په اول ځل کې ته وی چې الله ذکر کوي په دویم ځل کې ته وی چې ذکر چې کینو په هغه طریقه به کې چې کوم نه تعالی خو درې یو خدای دی وجه تکرار راوړي یا تکرار دار چې فذكر الله عند المشعر الحرام اول ځل ذکر چې د هغه جمع بین الصلاتین ده پس کې په مزدلفه کې مزدلفه کې بجاو بین الصلاتین کې ما خام او ماسختن په دواړه په تیار کې دا دواړه منځونه پس کې هغه به وکړي ها خو چې په یو ځای باندې او وذکر دا بټول کړي که حنفي او که سلفي خال تک ولا لازمي دي وذکروه کما ماسپخین او مازیګر او عرفات باندې په یو ځای وکي او دا ما او ماسوتن په مزدلفه کې په یو ځای کې وذکروه کما هداکم دا دویم چې دی دا دویم ذکر دا صلات د فجر د په غلس کې د سحر مون څه دی هغه په تیاره کې وکي ها په دغه کې باندې کې چې ته وایې چې موږ خو حنفي ما اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر هغه بس په نور زینو کې وی خو لیکن دا خبره چې مزدلفه کې په تیاره کې مونږ کې چې څنګه وخت داخل شو ځان به وشي امونږ بکې خالت مودري ګندات نه دي تالت کې بیا ناشته کنه ته نه کومه خو احناف پوښي وان کنتم اگر چې وای تاسو من قبله مخکره دینا لمن الضالین د بی خبرنا دا طریقې دا ذکر تا ته نه معلومی دین تاسو بی خبره و یا لمن الضالین تاسو گمراه وای پر رسوم جاهلیو سره د جاهلیت پر رسمونو کې تاسو ډوب وای ښا دا افاظه دا را کوزیدل چې دا د عرفات نه دام د عرفات نه ځکه پای کې دا د عرفات راغلی خدا څه چلو دی کې اصل کې رد کوي په یو رسم جاهلی باندې رسم جاهلی سو قریش قریش ته به حمص وی حمص دا قریش یو کنه نو دوی وی مونږه د کعبه من جوران مونږ عرفات ته نه خېږو دی به عرفات ته نه خېږو ولې نه خېږي وی عرفات ته مونږ ځکه نه خېږو چې مونږ د حرم نه نوځو د عرفات په حل کې مونږ په ملتلفه کې مونږ به قیام پس کې کو په ملتلفه کې الله تعالی وای نه نه نه ته څه شي من جوار استلو شو ته به ورخېږي دغه ته بزي عرفات ته بخېږي نو دا هغه طرف ته اشاره ده ثم افیض بیا راکوزیږي دا هغه ځای نه چې خلک چې راکوزیږي ورختل به دغه وته راکوزیږي کنه چې ورخته نه نه څنګه را کوزيږي دا قریش ته دا غي رسم رب کوي ثم فيذو بیا را کوزيږي من حيث دا غي ځان افاض الناس چې خلق را کوزيږي واستغفر الله او دا الله نه بخنه غواړي دا الله نه ولي بخنه غواړي ملت ابراهيمي تاسو بدل کړو پوښي ملت ابراهيمي کې کا ارسو کې قريشي او غیر قريشي عرفات تبخيږي او تاسو نه خطای نو په دې باندې استغفار وکړئ یا واستغفر الله فی واستغفر الله علی القصور فی امور الحج قصر کمزوری بدل شوی په امور د حج کې نو استغفار ډیر ډیر وای چې الله دې توبه کوي حج ګران کار دی نو کې شي او هر عبادت فسی چې کوم دنه سړی استغفار پکاردار چې سکی هغه وای نبی صلی الله علیه وسلم چې فرض مونږ وکړو نو چې راکاو وش الله اکبر استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې پیری به داونی ویلې چې په دې موز کې څه قصور شوی چې الله تعالی غو بخي بل ستاره ځړنه عجب وسی چې او ما داسې موز کړو نه نه تا موز چې کوم دل داسې نه کړي ته د الله نه بخنه وغواړه واستغفر الله ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی فذكروا الله نو یادوي الله تعالی کا ذکرکم پشان د یادول استاسو آباءکم پلارانو خپل لرا او اشد ذکر بل اشد ذکر او مان بل سره دی ګوره بل اشد ذکر بل کې داغینه سخت ذکر کوي د الله ذکر بیا شروع کړي چې کله تاسو اعمال پورا ادا کړ کړه نو په مینا کې بیا سو کې ذکر لزور ورکه مینا کې ذکر کوو او دین وای مراد ذکر د چانه د جماری عقبی دی چې په هغه د یوم النحر باندې کما ادا کیږي د یوم النحر په ورځ باندې ته الله هغه سره الله اکبر وای چې کله ته سوق کی خلک مو پښتانه د سره شیطانان مشتل وته وای کنه پوه نو هغه سدي هغه جمرات دي کنه جمرات چې ته ولې نو ته هغه سره الله اکبر دین وای هغه ذکر باندې وای مراد دی صحیح شو یا ذکر تینا مراد دی مطلقاً په معنا کې ذکر کوا خو کا ذکر کوم اباکم پشان د ذکر د پلاران استاد دا څنګه دی دا وای چې کله مینا ته په دغه رالل دا قریش د جاهلیت په وخت حج خو وکنه دوی تر ملت ابراهیمی نه را پاتې و نو دوی بس چلو کړو دوی بیا دغه ځای کې نه استل د خپل پلارانو تذکری به شروع کړی یوې قبیله والا پاس زمون نکاح داستل کړو زمون نکاح چل کړو بل پر پاس الله تعالی وای و دا پریک دی دا پلارانو ذکر فذكر الله الله یاد کړئ هغه شانتی یاد کړئ لکه څنګه چې خپل پلان یاد هغه نه سخ یاد کړئ یو دا معنا دیو معنا دا کوي فذكر الله كذكركم آباءكم نداس یا الله یاد وای الله تداس یا جزی کوي لکه پلارانو ته چې مکواله په ماشوم والی کې په وخت د مشقت کې چې چا ولې سفیر در کو بابا خوشي ډایرک پر واس چاته کول پلار ته بده کول سره څوک برته په لار کې ودرې د ماشوم لار به ته بند کړه بابا را شو پس هغه ته به واس کولو دک شانتي عاجزي او چاته او الله تعالی ته دي دا نه بیا بعد دا یو اعتراض کوي چې او نو چې الله ته د فلار غونته کې عاجزي کوا نو دا خو بیا دا مطلب شو چې ګني الله تعالی دغه دغه دی فلار تم د عاجزي پکار و صحیح و وای دا غینه د تشبینه د جواز نه معلومیږي تشبینه جواز نه معلومیږي هغه پرېږه په خپل ځای باندې فلار ته عاجزي کې دعا ته غواړي دواتما دریم دا دی فذكر الله یادوي الله تعالی کذکرکم آباءکم پشان د یادول استاد پلارانو لرا پلار سره څنګه یادي پلار یادول دا مطلب دی چې سوک ستا پلار ته کنزلو کی بدر دوته وې زیاړو ته په سمره بد غني دغه شانتی د الله ذکر کوا چې سوک الله سره شرک کوي ته په بد غني بد پیګنه دغه حدیث کې راځي ما ته ش ما سره یسبنی ابن آدم ما ته د آدم زوی کنزل کوي څه کنزل دی وای ته یوازې ما سره شریک نشته دی ما سره شریکان جوړي دا الله ته زیاړه ده دا الله ته کنزل دی نو دا څه په بده غاڼه دا درې معنا شو سرولو سرولو معنا دلته کې دا را فذكر الله یاد وی الله تعالی فذكر الله یادوي الله تعالی کذکرکم آباءکم پشان د یادول د پلاران استاسو پلار سره څنګه یادای چې څوک د چانه تاسو کې پلار یک کیو خای ک غړې خای په غن پلار سره سره غوسه کیږي په غن پلارانو باندې سره غوسه کیږي لکه دا خود دغه خبره ده غلطه خبره ده عار خبره ده نو الله داس یاد کوي لکه پلار چې یو یادې نو دک شان چې الله یک یو یاد کړه سموایي ګوره غن خدایان تمانه او اشد ذکر یا د دین بل اشد ذکر بلکې د دین سخت ذکر کوي خو شوي بلکې د دین سخت یادوي د الله دغه د پلارانو نه زیات فمن الناس بعض د خلق رمنا غدی یقول ربنا اس بعض حاجان صاحبان په دې کې بعد دوه قسم اول حاجان ذکر کی بیا وروسته دوه قسم حاجان ذکر کوي واغې ته موږ تکمیل دغه وایو عدد وایو هغه دار چې هغه خامخا په حاجانو کې ضروري هغه د حاجانو نه غیر نور وي ښا فمن الناس نو بعض د خلکو نه بعض د حاجانو نه منغه دي یقول چې وای ربنا چې حج کې بیا دعا کوي وای ربنا ای رب زمونږه آتنا را کې مونږ ته په دنیا په دنیا کې د د بل سکار نشته د حج ته دې لپاره تر دې چلته د پټي د کارخانه او د دې لپاره سوالونه کوي زموږ علاقې نه اوته بس ټول دا سوالونه کوي چې الله تماکو ګران کړي تم تماکو کرو کنه وی الله تماکو ګران کړي بس دا غدي سره کارو ها و ما له مشتری غلر په الاخرت په اخرت کې من خلاق هیڅ برخه هغه د پاره په اخرت کې هیڅ برخه نشته د حج ما جو کړو خو هاته لاړو او هاته راغلی ته پاو کوم دي سه مونږ وای پوه شو کنه دا اصل لار چې وته راشي د تعال تکي هیڅ فائدہ ونکړه د سره د دنیا سوال نه کول دا ټول دعاګانې کې دا چې اب ډېر خسړې او خدا دویم نمبر خاجي شه وو پوښي اولایک لهم دا کسان چې دي لهم دوی د پاره نصیب برخدا مما دا غنه کسبو چې دوی کم د خیر کارو کو دی حاجانو سایوانو ډېر غټ او کړ دوی برخدا یاد اوی اولایک دواړو قسم تراجه دواړو ته راځي کا هغه اول او دویم اولایکا دغه دواړه قسمه حاجیان چې لهم دوی لپاره نصیب برخه د من ما دغه نه کسبو چې دوی کړی دي نو هغه بل ته غیو ته په دنیا ملاو شي هغه یو ته په دنیا ملاو شي دغه دغه برخه ادي بل ته اخرت او دنیا دواړه ملاو شي ځکه د دواړه غوښتلي والله سریع الحساب الله تعالی زر حساب کوونکی دی واذکر الله فی ایام معدودات دا اوس هغه درامه د جمرات په دې کې یو جاهلی رسم جاهلی رسم په دې کې دوو دا رمی الجمرات ته بیا درې ورځې تقریبا یو لسم دو لسم دیار لسم د ذوالحجې په دې باندې بیا هغه شیطانان دي چې هغه ولې نو په دې کې دا دوه ورځې سدي دا پکې لازمي دي دریم ورځ چې دا نو هغه بیا ستا خو خره کته پکې ساریږي او کنه مطلب دا چې راځي هغه ستا خو خره نو اوس پدې کې دغه وشو جاهلی رسم پدې کې داو چې یوی ډلې دا خبره کوله چې دریم ورځ ته اسارې دل واجب دي کیسار نشو حج دی ونشو دویمه ډله دا وه چې نه دویمې درېیمې ورځې ته ایسارېدل حرام دي که ایسار په حج دی ونه شو داسې اختلاف دی پوه شو که نه الله تعالی دا اختلاف حل راوباسي واذکر الله یادوئ الله تعالی پس سره برمی الجمرات پوه شو که نه په رمی الجمرات سره فی ایام معدودات په هغه ورځ شمارلو شو کې شمارل شوی ورځ کې مې کې مې دمارته ویلې یولسم دولسم دیارلسم دا ایام معدودات دي په صورت حج کې برازي ایام معلومات هغه ایام معلومات کم کم دي هغه لسم یولسم دولسم هغه دي خبره اوس ایام معلومات کې دولسم لسم په ایام معلومات کې شتا په ایام معدودات کې نشته او یو دغه چې کوم دی دیار لسم چې دی هغه په ایام معدودات کې شته په ایام معلومات کې نشته دا په پیژنې ښا صحیح شو هغه ایام معدودات کې شته دیار لسم او په ایام معلومات کې نشته دی او هغه ته معلومات وي او دي ته معدودات وي معلومات هغه ته څنګه وایي چې هغه جاهلیت والا تم معلومي وي چې لسم یو لسم دو لسم دا ته معلومه چې دا د مناسک ورځ او دغه چې کوم دی دا دیار لسم کې چون کې د دوی اختلاف وو نو هغه معلومه نه ده دیار لسم کې دوی اختلاف یو ډول فرض کوله بل ډول حرام ولا نو ځکه هغه ته معدودات وي او معدودات دی ورته ته ځکه وي دی ورته ته چې دا بیا خلک شماري چې را بس حد په حد نه دی نو بیا خلکو بیړی واپسې ته چې کوم دنو انتظار کوي نو بیا څه کوي دا ورځ زر زر شمار دي یعنی ایام معدودات ته کوي شمار لشي فمن تعجل فی یومین اغه سوق چې تلوارو کی جلدیو کی فی یومین په دوه ورځو کې دوه ورځې وکړل او په درې مورز باندې بس دې پاتې نشو راغی فلا اسم علی نو نشته ګناه په د باندې په دې ګناه نشته ومن تاخر او هغه څوک چې ایثار شو درې مې ورځې ته فلا اسم علی نو نشته دې ګناه پاغه باندې د باندې ګناه نشته پرپسې سوی لمن اتقا دا ګناه چې نشته دا ګوره دا هغه چا د پاره چې اتقا چې تقوا کوي چې تقوا کوي څه مطلب دی تقوا دا کوي چې عقیده صحیح ده یعنی نی واجب غنی نی حرام غنی که کم سړی په دینیت باندې ایثار شو درې مې ورځې تا چې دا دې مورس فرض دا او کدا مې ونکړه حج مې نکیږي نو دا د باندې ګناه شته دې ګناګار او که کم سړی په دی وجه په درې مورز نه مخ کې راغې چې درې مورز ته پاتې کېدل حرام دي او که درې مورز ته ایثار شوما نو بیا پسې دی به زما حج نکیږي نو هغه د پارم غره دا فلا اسم علیه کې غم ناراضي لمن اتقا چې څوک صحیح عقیده لري چې نه دا واجب هم نه دي حرام هم نه دي نو هغه د پاره راتللو کې ګناه نشته دی او په پاتې کې دلو کې ګناه نشته دی اوس په پوه شئ کنه واتقوا الله ويريږي د الله تعالی نه د الله حکم نو منئ واعلموا پوه شئ انکم الیه تحشرون چې تاسو به الله تعالی طرف ترجمه کولې شئ اشاره دي تاسو ته تحشرون تاسو به داس راځه مکول شي لکه حج کې راځه مې حج کې خلک راځه مې چې مختلفو ملکونو دک شانته به تاسو په حشر کې راځه مکړې شي ومن الناس بعض خلقنا من يعجبك قوله دا بل جي سيف دخا درين خدا خامخا حاجی نه لکه حاجی او غیر حاجی خدا په حاجانو کې ملاویږي نو الله وی و دا چې ډېر بیکار سره لري ښا ومن الناس بعض دې حاجانو من اغدی يعجبک اعجاب او عجب حیرانونکې خبره ده خو عجب په بد کې استعماليږي او اعجاب په ښه کې استعماليږي يعجبك خوندر کوي تا تا قوله وینا د دو دعوی د دو فل حیات دنیا په ژوند د دنیا کې په ژوند د دنیا کې د دومره خپل خپل دعوی کوي موږ په الله ایمان راوړې موږ داسې خو خالي کې او حج ته مړ شو او ما چې حج ته ولاړ شم دې دې ته کې جیبونه وي خلکو پوه شو کنه نو دا څه دا دا قول یعجبک قوله فی الحیات الدنیا دا داره ښا یا یعجبک قوله خیسته لګی تا تا قوله خبر رضو فی الحیات الدنیا په دنیوي کاروبار کې اے فی الحیات الدنیا معنا ژوند دنیوي کې نه په دنیوي کاروبار کې دنیوي کاروبار کې دا بلا ویره ښا پوه څه کنه د داسې په تجارت کوي د داسې چې کوم د په سیاست پوهیږي وای دا پلانې کار دی دا دې ځای کې هغه داسې ډیلینګ چې مسلم لیگ سره وشي او داسې پیپل پارټۍ سره وشي دی باندې ډېر ډېر خپويږي چې دا خبره اوري ته متاثر شي خو لیکن په آخرت کې ورته د هیڅ خوان نشته لخوا د آخرت نو دا بس یو عجیب کا قوله خوان بدر کوي تا ته خبره ده فل حیات الدنیا په دنیوي کاروبار کې په دنیوي ژوند کې صحیح شو و یکون فی القیامت حیرانا سکیتا په آخرت کې بیا دې سي خاموش به او حیران به چې رسول کما د دې بیا اخر کې الته بوله اس چل نور بیا په دنیا نه کې و یشهد الله بل بد خاصله ته وای دا منافق دی ادا چا اخنس ابن شریق په دغه کې راوړې سبب نزول کې هغه پورې خاص نه دی هغه هم د داتنن کې دی شي ويشهد الله او گواکی الله تعالی علامه پاوسبانی فی قلبه چې پزړه د کی دی پاغه قسمونه خوري قسم خورم دی ها قسم په خدای پوښوي نو دا خو رښتیا او قسم دی کنه چې پزړه کې سدي پاغه باندې الله باندې قسم خوري نه نه دا داسې نه ده دا ويشهد الله او دې قسمونه خوري په الله باندې علامه فی قلبه انه مطابق للواقع چې زما پزړه کې هم دغه سدي چې داسه کومه داسه چې وې مجي دک شانتم پزړه کې حد سره مې ډیر نه ده خو څه کنه دا خبره ته شروع کی ا دین سره مې نه دا مجاهدین مې ډیر خوخته پکې نه پترې راوړي خو شوي نو داسې دې قسمونه خوري وهو علد الخصام اله دو سد لدود شدید سخت ویل کیږي او القسام خاص خصومت جمع دا کنه پوښوي نو دا سخت په جګړو کې سخت جګړالو سره دی پوښ کنه شدید الخصومت سخت جګړالو سره دی سخت په جګړو کې ډیر سخت سره دی بیا چې کله ډیر سره دغه عالم معاملې لرل به ورته پته ولګي بیا دا داسې رزین سره دی دا درې خاص لتنو ذکر کړی خلق هم وجنی فصلونه هم تباہ کوي پوه شوي حیوانات هم قتل کوي فصل هم تباہ کوي دا هر څه چې کوم دنو هغه څه کوي هغه کیدار ده دا دغه وای کنه وای چې فهذا هو دغه سړی دی ابن کثیر وای اعوج المقال سیء سیء الافعال دا وای څه دی د په خلی په خبرو کې کوب پکار کې بدکارا پوه شو کنه منافق دی خبره خوږی کوي کار بد وي خکاری تریخي دا څړې دی نو دا کار کوي و اذا تولى کله چې لار شي یو معنی مې توکه دیو معنی وری و اذا تولى کله چې دې ذمہوار شي والی سیب شي خبر اوسې دي نو ساعات الارض کوشش کوي پزما کې لیفسد فیها دې پار چې فساد کې پدې کې وایو هلک الحرث والنسل او هلاکی تباکی فصلونه او نسلونه والله لا يحب الفساد الله تعالی نه خوښي فساد دي سره فسادی الله تعالی فساد نه خوخی دغه کوم در نقصان نه خوخی د نقصانات وړي نو دا څه دی د حج قبول نه دا راغې خدا نورم پس آرامی شو پوه شو کنه بعد بعد کنه چل تلار شي هغه شیطان داغه د نو سره عمل کوي شي نو هغه سي هغه نورم پس وران شي دا هغه سړی دی خدا هغه دون کی سره چا غړون نه وي سړی دکان ته غلو سشه یا کو ودا را کا ودا پسور ودا پدوم ربانه نه پدوم را ویرانه کې هغه سپیړي هغه وایي چې څه پوښتنه کوي هغه ته وی سیده وی در بیک نو خطا ته سپتا جزا جی سے دا سی گزارا جی سے ورکی پوش نو دا سی دا دا سی جی سے ٹھیک ہے نو غدا سی دا کئی والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله لدبل مرض غورخه ارامی توبونه کوي ګناونه کوي غلطۍ کوي و اذا قيل له اتق الله کله چې ته ویل شي د الله نه ویریږه اخذته العزه بالاسم اخذته العزه بالاسم دا باچ دا لپاره د انفاق تا نو د انفاق لپاره شین بیا معنی دا شي اخذ پمانه د سره دی اخذ پمانه د الزام سره دی صحیح شو او العزه عزت نه مراد څه دی هغه قوت ته حمیت او جاهلی غیرت ته الزمته الغیرت الجاهلیت بالاسم نو په وست کې دی هغه جاهلی غیرت د ګنا سره نورم پکلک شي د مړه سما ته اتق الله الله نه وډار شه الله نه تور نه ډارېږي دې دا خبره کوي په سبب د سبان دی په سبب د هغه ګناه باندې چې هغه نفاق تر د پزړه کې دی د زړه پزړه کې نفاق ته او ګناه دی نو د هغه په وجه باندې هغه جاهلی غیرت را پاسي او هغه جاهلی غیرت د تقوا نه سکه منه کی نو چې اتق الله ورته ویل شي نو دا منافق سره چې کنه د باندې دا ډیره بدل کې چې ته وای چې اتق الله الله نو یریږي او دا افسوس دا ممکن دا شته که څه کار کوو اشاره ته وی چې اتق الله الله نو یریګا الله نو وډار شه موږ ولې ستل ما څه کړی دي اډر غلطه خبره ده پوه شئ چې څوک درته وایي چې اتق الله نو بس الله طرف ته متوجه شه پوه شئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په لار روان روانو چا پیغه وکړو وی اتق الله د اتق الله ویل ساده چې عمر ته فورن په سیده پریوته دا الله نه وډار شغه ډارک په سیده باندې پریوته نو په کار دا چې سړی کې دغه کوم موجود نه دا چې ولې ما څه چل کړو ما څه چل کړو دا د ګناه غدا غدا ښا دا غره نفاق علامه ده بالاسم فحسبه جهنم نو کافی دې دلر جهنم ولا بئس المهاد او خامخا بد زائد آرام دې دا جهنم بد زائد آرام آرام پکې چرته دی دا تحکمن و تاسو و آرام پکې نشته دی پوښ په خطرناک زائد یا ولا بئس المهاد مهاد وی اعمال مراد دی باندې وی ولا بئس الاعمال التي مهدوها لانفسهم بد دی هغه عملونه چې دوی ځان لپاره تیار کړی دي پوه شو دا معنا شو دا دواړه معنی راغلي دي ومن الناس سلورم قسم اجي سه براغه خدا ډیر خسړې دي ار ټول نه خسړې دي او دا ماته ستوي خاص نه دي هزار پر دا دوه قسمه دا چې کوم دی نو دا د مجاهد فی سبیل الله بارک دی ابن کثیر وای ومن الناس بعض د خلکو نه منغدی یشری نفسه چې خرسی ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره د حاصل ول درزا د الله د لټول درزا د الله د الله رضا دې طلب کوي دا غیر پاره ځان خرڅ څنګه ځان خرڅي نو هغه سورته توبه کې براشي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله اغستني د مؤمنانو نه مؤمنانو خرج کړي دي خپل نفسونه په بدل د دې کې چې ان لهم الجنه دوی لپاره به جنتي څنګه به خرڅي کما میله دا کما منډای دا کم مقام دې چې پاګه کې به خرڅي و یقاتلون فی سبیل الله جنگ کوي په دلا فلار د الله تعالی کی فیقتلون نو څوک بکای کافر به وجنی و یقتلون او دوی به وجلې کیږي دغه میله ده ها دا یې غمنډای ده کم منډای کې بدا تف بیع او شرا کې خرڅې بدی دا کې راته وي مې یشری نفسه ځکه ابن کثیر هغه آیات ته تفسیر ده ابن کثیر ذکر اجداد نظرت نظرت فی شان المجاهد فی سبیل الله من یشری نفسه چې خرسی ځان خپل ابتغاء مرضات الله د پاره طلب دردا د الله تعالی والله رؤوف بالعباد الله تعالی نرمی شفقت کوونکی په بندګان خپل خاص بندګان باندې دا اوس تر دې پوري حج احکام بیان شو سلور قسم حاجان بیان شو اوس ټول حاجان صاحبانو ته غیر حاجانو ټول ته خطاب کړي او دا خطاب اول دی او دا ترغیب ال جهاد دی یا ایها الذین آمنو اے مومنان ادخلوا داخل شئ فی السلم په اسلام کې کافتن ټول پټولا ټول پټولا په اسلام کې را داخل شئ یو سلم دی یو سلم دی سلم اسلام ته ویل کیږي او سلم چې کوم دین هغه ته ویل کیږي اصلاح ته صلح ته ویل کیږي یا بعضی وایي چې نه دا دواړه یو شی دی سلم او سلم دواړه اسلام تم صلح تم وایي خجی نو اوس چې شو څنګه بکیږي او دخلوا فی السلم داخل شي په اسلام کې کافتن دا کافتن چې ده کف یکف کف معنی د بندول سره دی اورغوی ته په عربی کې کف وای ځکه وته وای چې تا باندې څوک راضی ته داسې کیږي خو چې ارته پلان نه باندې نو ځکه وته کف ویل کیږي نو بیا دا حال د چانه دی د ادخلون دی ادخلو فی السلم د ادخلو د ضمیر فاعل نه ادخلو داخل شي فی السلم په اسلام کې کافتن طول طول داخل شي دانه چې باز معنی او باز نه معنی او آیات وی نازل شوه دی په بار د چا کې دا کسانو کې چې هغه اسلام قبول کړو يهوديانو مخکې را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ په مونږ کې تورات لولو مونږ ته اجازه راکړه چې مونږ د اوخان او غوخه په ځان باندې باندې ګڼو مونږ نه حلالو مونږ ته اجازه راغی په دین کې راغو اهل نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ورګه چې الله تعالی سو الله تعالی نازل کړه آیات ودخلوا فی السلم کافا نه نه په اسلام کې پوره داخل شي دا نه چې په کې نور قوانین د بل مذهب نه را داخل کی د بل مذهب قوانینو ته بیا د اسلام نه پسو نه ور دي د دې وجنه ابن کثیر وای کنا وا وای چې من ترک تحاکما خوشوي الى شرع ما انزل الله على محمد ابن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى الى الشرائع المنسوخه فقد كفر خوشوي سوق چې فیصله وړل د محمد رسول الله قانون ته فیصله نوړي منسوخ شریعتونو ته فیصله وړي چاته لار سي مال په تورات فیصله وکا مال په انجیل فیصله وکا دا سړی وی فقد کفر دا سړی کافر دی پوه شو کنه بیا پس وی فکیف بمن تحاکم الى الياسا والقانون وقدمها علی نو بی دا هغه چا بس حالی چې دا هغه قوانین ته فیصله وړي چې خلکو د ځان نه جوړ کړي او بیا دې هغه د الله په شریعت وړاندې کوي دا غي سړی بیا سحالی ادخلوا فی السلم کافتا نو داخل شي په اسلام کې پورا پورا دانه چې سمانی سنمانی صحیح شو دا معنا شو یا ادخل خدا شو ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداري مو کوی د قدمونو د شیطان او وخت تیر شو انه یقینا دا شیطان چې لکم تاسو لپاره عدو مبین دشمن ښکار دی فان زللتم نو کچر تاسو او خوای دی من بعد ما جاءتکم البینات پس داغینه چرال تاسو واضح احکام فعلموا فوشي ان الله يقينا الله تعالى عزيز زور ورده زور ورده لا راد لحكمه دا حكم او فیصله سو طرف کول نشي حکیم حکمت والا ذات الله تعالى خپل حکمتونه دي چې هغه اسلام کې کم کم احکام نازل کړی دي دا دا هغه د حکمت نه هل ينظرون اوس تخویف ورکی چې څوک دانه مني هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان مگر د دې خبريات يهم الله چې راشي دوی ته الله تعالی فی ظلل من الغمام پاغه سور د وریاضو کې والملائکه ملائکی راشي وقضي الامر فیصله شکار فیصله شکار پس سره د جنتیانو په جنت تتلو سره او د جهنميانو په جهنم تتلو سره دوی دا غي وخت انتظار کوي پاغه ټیم کې بیا دوی ایمان راوړي پاغه ټیم کې بیا ایمانونه نه قبليږي خبره هل ينظرون الا ان ياتيهم الله الله ور تراشي په وریس کې الله تعالی څنګه په وریس کې راځي مو وایي ته کویږو دا د الله تعالی صفات دي کما یلیق بشانه تعالی دا الله د شان سره څنګه مناسب مونږ ته نه لګي پته یا دار چې بعض وایي چې ان یاتیهم الله الله تعالی براشی عذاب د الله براشی ان یاتیهم عذاب الله فی ذلل من الغمام او یا دار چې الله تعالی برازي په ورځ د قیامت باندې حدیث کې راځي په یو سپینه وریا ځکه څنګه به دا مونږ ته پته نه لګي کما یلیق بشانه تعالی مونږ نوای دی بارکه یا دا ده چې ان یاتیهم الله فی ظلال من الغمام نه مراد د الله کلام راتل دی وحی راتل دی او دا بیا د تورات عبارت ته چې سره دی په تورات کې راځي چې الله تعالی مونږ ته راخاره شو من جبل من جبل من جبل سینا سینا د غرنا وظهر لنا من جبل او ساعیر او بیا مون تراخ کارا شو پوښوي د جبل د ساعیر نه او دریم پیر مون تراخ کارا شو من جبال فاران د غرونو د فاران نه دا درې وحی ته اشاره ده د تور سینا نه راخ کارا شو موسی علیہ السلام وحی رااله ساعیر غر کې راخ کارا شو عیسی علیہ السلام وحی رااله او په جبال فاران د مکی غرونه نو پاره کې محمد رسول الله باندې وحی رااله دا غي طرف ته اشاره ده فی ظلال من الغمام والملائکه او ملائکی براشی وقضی الامر او فیصله بشکار د عذاب د کافرانو او د ثواب د مؤمنانو و الی الله خاص الله تعالی ترجع الامور واپس کول شکارونه ټول په دا ورځ کې بټول فیصله د الله په اختیار کې یو معنی دیو معنی دار چې و الی الله خاص الله تعالی ته ترجع الامور واپس کول شي هغه کارونه چې په دنیا کې بدی چاته واپس کول دنیا کې بدی باطل خدایانو نه غوښتل په آخرت کې به صرف بیا الله نه دیم غواړي ښا سل بنی اسرائیل کما تیناهم من آیات بینه بعد بتا بعد دا په دغه دې نږدې درې آیات دي دوا آیات دي